دغه په گنجائش کې اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه پرون مونږه په دې درس کې دا خبره وکړه چې قران کریم دا غي بعض بنیادی قواعد مونږ ول بیانو چې هغه قواعد په خپل باندې خو سړی ته لک سخت لګي مشکل ورته لګي چې دا به څنګه یادېږي او کله چې دغه قواعد ویل شي او بیا قران کریم ویل کیږي نو بیا انتهایی آسان وی او بیا د ته دوباره هغه مستحضر شي نو هغه قواعد کې ما تاسو خبره کوله چې مزامین د قران معلومول نو د قران کریم مزامین مون په درې حصو باندې ول تقسیمو په سو حصو په درې یو د قران کریم هغه لوی مزامین دي چې د ټول قران سره تعلق ساتي خامخا یو صورت چې راځي پاره کې به د هغه وو مزامین نه یو مضمون خامخای کله به داسې صورت وي چې پاره کې به وو واړه مزامین راځي کله به داسې وي چې یو صورت کې به دوه وي دا غینه کله به داسې وي چې یو صورت کې به درې وي خدا مزامین چې کوم دی د دینه صورت خالی کیږي نه نو دا د ټول قران سره تعلق سره ټول قران سره دغه ته مزامین سبع ویل کیږي عنوانات سبع ورته وای مزامین سبع ورته وای مقاصد سبع ورته وای و لوی مقصدونه و لوی مقصدونه غټ مقصدونه دا عظیم مقاصد کم کم دي نو تاسو ته بیان کړ چې توحید دی دا دا خو بنیادی شی دی مسلمان سره چې اسلام قبلین او اول په لا اله الا الله باندې قبل یغه توحید دی بنیادی خبره بیا دویم نمبر اثبات د رسالت ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابت شي چې هغه د الله تعالی رښتونه رسول دی دریم نمبر خبره چې صداقت د کتاب دی چې دا قران چې دا توحید بیانای نو دا د الله تعالی رښتونه کتاب دی د الله تر طرف نه لري چې د ځان نه نه جوړ کړي د دې صداقت ثابتول دي دام په صورتونو کې راځي سلورم نمبر چې کوم دی صداق هغه قیامت دی اثبات د قیامت چې ښه اوس ته چې دا مسله د توحید منی رسالت منی نو لدی نتیجه بسی د دې فائدہ بسی هغه په قیامت کې معلومیږي پوه شوې دا شو پنځم نمبر چې کله ستا دا عقیده شو نو ته په پاغي باندې د چا سره دوستانه ساتي او د چا سره به دشمنی کې اغه ته عقیده د ولا او د برا د موالات او د معادات په پښتو کې د دوستۍ او د دشمنی عقیده ورته وي دا یې پنځم عنوان وي دا هم په هر صورت کې سنا سانداز کې بدام راځي شپږم نمبر خبره هغه دې سره دا چې کله ته دغه عقیده خورې نو دا بچاته دعوت ورکې څوک به نه مني هغه سره په مقابله کې نو دغه ته جهاد وای نو دا عنوان دا مضمون په بعض په صورتونو کې راځي او دا د قران کې خامخا دا مضمون بوي دا لوی مضمون دی اووم نمبر چې کوم دی د دې جهاد د کامیابولو د دې دین د اوچتولو د دې توحید او د رسالت د خورولو د پاره بیا څه شه دی مالی تعاون مالی دغه کول هغه ته انفاق فی سبیل الله وي د الله جل جلاله په لار کې خرج کول دا ول لوی مزامین دا په قران کې وی او د دې دا موجود په قران کې بیا داسې مزامین وشتا چې هغه به د هر صورت سره متعلق وي دویم نمبر دا یو قسم مقصد شو دویم مقصد چې ده دویم قسم مزامین هغه هغه دي ما يتعلق بكل صورت هر صورت کې خامخاوي دا دعوه ده د دلیل ده پوښ د عقلی دی د نقلی دی د فلانه دی هغه براشي او هغه به په تاسو باندې بیا پوښ یادو ما هغه آسان دی ان شاء الله تعالی ځکه چې هغه تاسو ته یاد شي نو تاسو ته بیا یو صورت دا سورته بقره دا واستمانه تاسو کې چې سورته بقره ته ماته خلاصو وایا نو په 2 منټه کې ان شاء الله تعالی ته ټول سورته بقره ولا تعالی نه جوړ کوم چې دای مقصد دی دا غي وجه بدای چې تاسو هغه مزامین یاد هغه مزامین چې تاسو یاد دي نو زیات نه زیات چې کله به مونږه دا ختم بو شو کنه دا دورې تفسیر ختم بو شو نو په دغه ورځ باندې بیا دا 114 سورتونه چې دي ټول قران سوار یو سل سوار له سورتونه نو استاد به بیا شروع شو تاسو سو ویل نو دا مزامین خلاصه چې به شروع کړه نو تزیات نه زیات ټیم به ما خیال کې 20 منټ لګیدو په 20 منټ کې به تر ټول قران خلاصه ویل چې دا شو ابا تا تا په ذهن کې بالکل راسخ شو چې خامه دا وی نو هغه به دغه نو هغه کې به هغه ترتیب وي دریم نمبر دریم نمبر مقاصد چې دریم نمبر مزامین چې دي ما يتعلق بكل آیت ما يتعلق بكل آیت چې هر آیت سره کم متعلق مزامین دي لکه دا آیات چې راغله د دې آیات پسې نو دا څه مطلب دی مثال به تاسو درکم که تاسو وګورئ یا ایها الناس اعبدوا ربکم دې ته موږ دعوه وایو دا دعوه د صورت ده دعوه د صورت چې توحید چې الله تعالی لپاره بندگی خاص کړي بل چا بندگی مکوئ اوس ورپسې آیاتونه د صد پاره دي الذي خلقکم دا پنځه عقلی دلیل په بیانې پنځه عقلی دلایل ولې داغه بندگی आवाज کو د بل چا نه کو ځکه پیدا کړی هغه والذین من قبلکم لعلکم تتقون نو دو آیاتونه په دلایلو کې چلیږي الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم تر دې پورې دا ټول تا ته سوي دا دلایل درته وي ګوره باران را وري دا کوي دا کوي ونی را زرغوني دا عقلي دلایل دي پنځه دلایل درته وي اخیری کې بیا اخیری اوس د آیات یو ټکی به بهر نه وځي نو اخیری ته بیا څه وایي نتیجه شو فلا تجعلوا لله اندادا اوس نتیجه دار چې په دې طریقه باندې عنوان کل آیت د هر آیت عنوان به تاسو معلوم شي چې ته آیات وای تاسو پته لګي دا آیات داوا ده دا آیات دلیل دی دا آیات مثال دی دا آیات زجر دی دا آیات تخویف دی دا آیات بشارت دی دا آیات ترغیب دی دا آیات تزهید دی هغه بیا تاسو په ذهن کې پراتی په خپل بدر ته پته لګیږي دا باندې چې کنه خامخا کوم استاد درته ویلی او تا لیکلی په هغه طرز باندې نه دی لیکلی خو چې کله ته په دې طرز پوه شې نو تاسو بیا په خپل پته لګی چې دا آیات دا شی دی دا ماته دا حکم کوي دا ماته دا نو به هر حال دغه درې قسمه هغه لوی مقاصد چې تاسو ته می پرون دا غي خلاصه بیا په لوی مقاصد کې په دې عظیم مقاصد چې کوم دا ودی اولنی چې هر ټول قران سره تعلق دی په دې کې د ټولو نه اول څه شی توحید دی د توحید په مقابله کې د بیا ما ویل چې شرک دی بیا د شرک سلور قسم ته بیان کړیو شرک فی فی العلم شرک فی التصرف شرک فی العبادت او شرک فی الدعاء صحیح شو بیا دا شرک فی العلم چې وو چې د الله تعالی سره په علم کې شریک نشته لري نو کم علم کې عالمان خو ډیر خلک نه نه الله تعالی عالم الغیب دی غیب څه ته وای غیب هغه څه ته وای چې نه تا ته پسترګو معلومي په حواس خمسه او پسترګو په غوګونو په جبا په په دې سيزونو ورته نه معلوم او نه درته په وحي سره معلوم شي او نه په الهام سره لکه دې کې بیا ما کتابونو عبارتونه هم لیکلي دي بزازیا د فتاو لیکلي چې مطلب کم شي تا په وحي سره معلوم شي یا په الهام سره هغه ته بیا غیب نه ویل کیږي نو غیب دغه شی دی چې تا ته څه واسطه نه د بل چا نه خبر نشته دی خو په خپل درته ذاتن معلوم دی دا د تسویل کیږي غیب ویل کیږي نو غیب یو الله ته معلوم دی بل چا ته نه معلوم دویم نمبر نو دغه کې سره څوک شریک نشته دی دویم نمبر د الله جل جلاله علم په ماکانا او په ما یکونو چې څه تیر شوي دي په هغې هم د الله علم دی چې څه راځي آینده کې په هغې هم د الله تعالی علم دی دا علم بل چاته نشته دی په دې کې وسره څوک شریک نشته نو بیا په دې باندې دلایل شروع کړل د قران کریم نه آیاتونه هم په پیش کول له غیب السماوات والارض غتیر شو چې الله تعالی ته علم غیب دی خبل چاته نشته دی چاته نشته دی نو پاره کې بیا ترتیب وار شروع شو ملائکو ته نشته دی غي په خپل اعتراف کوي سبحانك لا علم لنا صحیح شو پیغمبرانو ته نشته دی لا اعلم الغیب پیغمبر وای ما ته غیب نه معلوم دغه ته نشته دی جنات ته نشته دی فلما خر تبینت الجن لو كانوا يعلمون الغیب دغه ته نشته دی او ورپسې راځه جنات ته نشته دی معبودان باطلو ته نشته دی الله وای وهم عن دعائهم غافلون وهم عن عبادتهم غافلون هغه د دې عبادت نه به خبره نشته ورته پتا په تصرف معنی مې راته وکړه چې کارسازي د الله جل جلاله قدرتونه باران راوړي بیماری راولي سړی جوړي پوه شو کنه پیدا کول کوي ها مړ کول کوي دا ټول داس شي دي دا د دغه د الله تعالی تصرفات دي په دې تصرفاتو کې د الله تعالی سره څوک شریک نشته نو بیا د هغه تصرفاتو چې شریک الله تعالی سره نشته الله تعالی متصرف دی دا غي د پاره مختلف الفاظ هغه مونږ وي هغه ذکر شو چې لام سره به ثابتيږي او مالک ته او ملک ته او ملک ته او ملک ته هغه الفاظ ها ولی دی دا ټول الفاظ ذکر شو کنه بیا دا غي نه ورستو چې الله نه غیر بل څوک متصرف نشته دی نو چې نشته دی نو څوک متصرف نه دی پیغمبران نه صحیح شو هغه باندې آیاتونه پیښ شو خط پیغمبران ندی نو دغم ندی ورپسې معبودان باطلم ندی نو ورپسې دریم نمبر هیڅ څوک نشته لته تصرف او کی د الله تعالی په کارونو کې او د الله د قدرتونو غني قدرتونو دا غشي نو دا دویم قسم ختم شو شرک په تصرف البته ما تاسو ته ویلو شرک په تصرف دا تصرف بیا دوه قسمه دي یو په تکوینی نظام کې دی تکوینی نظام هغه دی چې په خپل چلیږي الله یې چلی مخلوق ته پکې هیڅ قسمه اختیار نشته دی نه خلقا او نه عملا نه خلقا او نه عملا خلقا ته ته پدې کې اوس اختیار نشته دی چې مطلب ته ګرمي پیدا کی ته څوک پیدا کی ته باران را وره دا خلقن عملا هم ته پدې کې سم مخالفت نشي کولای چې احتجاج وکړي چې یاره موږ باران نه غواړو دا باران ولې شوی دی او پاغي باندې پن کې دا نشي کولای دا څه شی دی دا دغه د الله په اختیار کې ته تکوینی نظام وای د کائنات کون کائنات تکوین دا دا معنی یو تشریعی نظام دی دا الله له طرف نه تشریع تشریع قانون قانون جوړولو ته ویل کیږي تشریعی نظام چې الله تعالی قوانین را لېږي په هغه کې تا ته اختیار په ان په دغه کې نشته په تشریع کې نشته په انزال کې نشته ها اوس تا ته دا اختیار درکې چې عمل کې ستا خو خدمه وې کا پوه شئ کچر ته تم مسلمانۍ کې او کافر کېږي نن تا ته اختیار دی هو بیا به سبا تاسو سره حساب کیږي دته تشریعي نظام وایي نو په تکوینی نظام کې هم اختیار د الله تعالی تشریعی نظام چې تشریع کوي قانون را لیږي دا اختیار هم د چا دی د الله تعالی دی هو ته مخالفت کې وی کا خو اختیار در تشتره نه اختیار تشتره نه چې راته کوم مخالفت کې د دې بر سره حساب کتاب بیا کیږي نو یو قسم مون بیان کړو چې اغا داو چې شرک په تصرف په تصرفات تکوینیو کې د کائنات په نظام کې چې کوم ستا په اختیار کې ندي یو الله تعالی متصرف دی او بل څوک متصرف نشته دی اوس نن دا وایو چې په تشریعي نظام کې ها په تشریعي نظام کې متصرف یو الله تعالی دی او د الله جل جلاله نه غیر بل څوک شته نه ګوره خو متصرف هغه دی ته مخالفت کې او به کې خو لیکن دا مخالفت سره د دې بر سر بیا حساب کیږي ته نن را پاسې دي د الله د قانون مقابله کې د قانون جوړ کړو ته را پاسې دي د الله په قانون د اعتراض وکړو ته را پاسې دي د الله تعالی د قانون په مقابله کې د بل چاته اختیار ورکړو چې ته قانون جوړولې شي دا به ورکی خو لیکن د دې بیا تاسو حساب کیږي بیا د پریګ دینه د الله تعالی بل چاته نه ورکی بادشاہی څوک چاته ورکي الله تعالی بادشاہ دی خو چې الله تعالی فرمایي الکبریا او ردائی او والعظمت ازاری کبریا چې کومه ده لوی زما څه دی دا زما صادر دی او دغه شانته عظمت زما لنګ د داد چاته ورکو منه سوک چې ما سره پدې کې مقابله کوي سوک چې دا زمانہ اخلي نو هغه به جهنم ته داخلو دا مطلب دا دی چې دغه سيزونه هم د الله تعالی دی دا چاته ورکای نه الله تعالی مالک دی الله حاکم دی الله مش الله رب دی الله شارع دی الله مشرع دی دا سيزونه د الله تعالی په لاس کې دي قانونيت اختیار بل چاله نه ورکای دا بحث د بیا ډیر تفصیلی دی تفصیلی تاسو ته ذکر کوم لکه چې دا بیا لږ مشکلی دي چې په کم ځای کې راشي آیاتین خپل راضی بیا قران کې په هغه ځای کې بیا لږ تفصیل به زیات کوي لکه چې ماغه اول لس په دې ځای کې لس الفاظ می ذکر کړی دي چې هغه لس الفاظ چې په هغه سره ثابتي کې دا خبره چې قانون را لګون کې الله تعالی د الله د قانون باندې عمل واجب د الله د قانون نه بغیر په بل قانون باندې عمل کول حرام د الله جل جلاله د قانون په مقابله کې قانون جوړول کفر خوشوي د الله جل جلاله د قانون په مقابله کې کوم دینو مطلب او درېدل او پاغي با هغه د الفاظ میراث دا کړی دي چې هغې نه د الله تعالی دغه واک او اختیار په هغې باندې دلالت کوي لس خو الفاظ دي بیا د هغې نه پس د دې موضوع پوره تفصیل دی خو اخر کې مې یو خلاصه را نقل کړې ده هغه خلاصه به تاسو ته ذکر کوم بیا په دې کې به انشاءالله په درس کې نور تفصیل کوو چې یو حکم د غیر منظر الله دی یو حکم بما انزل الله دی د الله په قانون فیصله کول یو د الله تعالی د قانون نه خلاف فیصله کول یو بیا تحکیم غیر ما انزل الله دی د الله د قانون نه مخالف قانون ته قانوني درجه ورکول ور یو په فیصله کول دی یو ورته قانوني درجه ورکول دی صحیح شو یو د الله جل جلاله د قانون نه بغیر بل قانون ته فیصله وړل دي هغه ته وی تحاکم الی غیر منظر الله تحاکم پوه شئ د الله د قانون نه بغیر بل قانون ته فیصله وړل دا غي بیا ځان ځان ته حکمونه دي حکم بغیر منظر الله ځان ته حکم دی د تحکیم غیر منظر الله ځان ته حکم دی د دغه چې کوم دی د تحاکم الی غیر منظر الله دا غي ځان ته حکم دی هغه به ځای په خپل ځای باندې ان شاء الله تعالی راځي 15 سپاره کې خیری سورته نساء کې بیا دا غي تفصیل بیانوم خود دې بحث چې الله تعالی حاکم دی او د الله جل جلاله نه بغیر بل چاته د حاکمیت اختیار نشته دی مطلب دا د قانون بل سو قانوني درجه بل قانون دغه تنشي ورکول بل نظام ته تنشي ورکول نو هغه خلاصه دا ده چې قران کریم دا مسله په ډیرو وجوه سره دې ته اهتمام ورکړی دی او دا شرک په تصرف رد کړی دی ښا نو یو خدا ذکر کړی دی چې کتابونه چې څومره دي دا د فیصله د قانون قانوني کتابونه دي کتابونه چې الله نازل کړی دي تورات ته انجیل ده قران ده د قانوني کتابونه دي او د دې نزول د قان دغه لپاره د حکم او د فیصله لپاره د فیصله لپاره راغلي دي لکه تاسو سورته بقره 213 نمبر آیات راو باسي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کان الناس امه واحده دغه یاد کړه کان الناس و خلق د زمانه د نوح علی السلام نه امه واحده دل یو په توحید باندې ټول خلق یو ډلو یو قوم ښا ټول موحدین مومنان ښا فبعث الله النبيين دلته بیا یو چې کله تفسیر کو ان شاء الله یو سوال برازي چې خچ خلک یو ټول توحید ماننو الله پیغمبران سچ تراو لګل نو دا بیا القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن بعض د بعض تفسیر کوي بیا بعض سورۃ یونس کې آیات راړو هغه بدای چې وما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا دی مینس کې دا ټکی دی فاختلفون دوی اختلاف وکړو چې اختلاف وکړو د دغه اختلاف لپاره الله سو کل فبعث الله النبیین راولی گل الله تعالی پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی مومنانو تا و منذرین او يرون کی مشرکانو لرا وانزل معهم الكتاب او ورکو دغه پیغمبر او راوی لګ دغه پیغمبرانو سره کتاب بالحق لاظهار الحق د پاره د ښکارا کولو د حق نو صد پاره نازل کدا کتاب ګورا ليحكم بين الناس د دې پاره چې خل فیصلو کې دا کتاب په میان د خلکو کې فيما په هغه مسله کې اختلافو فيه چې د خلکو په کې اختلاف کړي دي د خلکو د اختلافاتو د حل د پاره قانوني کتاب کم شو آسماني کتابونه آسماني کتابونه دلته کې الکتاب په معنا دا جنس ته تو هر کتاب ته مراد ده ټول کتابونه د صد پر راغلي دي د قانون د پر راغلي نو قانون جوړ قانون را لګون کې څوک ته الله تعالی قانوني کتابونه دي دي کتابونه ته فقط د قسم کتاب ویل یا دي ته په دې نظر کتل چې بل دا خو تبرک کتاب دی دا اصل کې د دې توهین دی ګوره ښا پوه شوې دا قانوني کتابونه دي دا قانون جوړ شوی دی خجی دا شو دویم نمبر خبر دا دا چې الله جل جلاله دا هغه چا مدح کړی دی صفت کړی دی چې څوک د الله په قانون باندې څه کوي فیصله کوي د الله په قانون کې څوک فیصله کوي لکه سورته مائده شپږم سپاره کې ده 44 نمبر آیات ته سلور سلوي ختم آیات 44 نمبر آیات انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور یقینا مونږه نازل ک تورات فيها چې په دغه تورات کې هدن هدایت او نور او رڼاوا يحكم بها النبيون سبق ول پدی تورات باندې خلقو يحكم فیصله بکولی بها په دغه تورات باندې النبيون پیغمبرانو الذين كم پیغمبران اسلمو چې غي تابعدارو د حکم د الله صحیح شو اسلام سره د الله قانون منل د الله د قانون تابعداري کول للذین دا فیصله به کول هغه کسانو ته هادو چې هغه ځان چې هغه يهوديانو يهوديانو ته به فیصله په تورات باندې کولی خا دای به کولی ور ربانیون او فیصله به کولی په دې تورات باندې هغه خدایي خلقو ربانیون رب والا ها الله والے لوگ پوه شو کنه الله والا خلق به فیصله په کم قانون کولی دا نه چې فسلور میاشتې به ولګي او اناس په کچرو کې جج وي فیصله به غیر الله په قانون کې دی الله والا شي الله والا په داس نه کیږي ها ور ربانیون او الله والا خلقو والاحبار او اغلوی علماء لوی مولیان سو کوچ د الله په قانوني فیصله کوله ها لوی مولا هغه چې د الله په قانون فیصله وکړي نو دا سلور سلوي احتمایات په مایده کې دغه معنی شو دغه شانتی که تاسو ګوري په دې مایده کې دا درې سال وختمایات هم دغه نه مخ کې وګورئ په هغه کې دا بیانې چې تورات د الله قانون ښا قانون هم کته وکيف يحكمونك او سرنګ بدوی تا فیصله کوونکې جوړ کی وعندهم التورات او دوی سره تورات دی فیها چې په دغه تورات کې حکم الله فیصله د الله دی و دوی خپل کتاب پرې خل نو تا نه مسنګ فیصله ومني پوه شو خپل نه مني نو تاغه بس ومني هغه تورات څنګه وغه قانوني کتاب فيها حکم الله پاره کې د الله قانون ښا دغه رنګي ان دا په دې مایده کې 47 نمبر آیات وګورئ 47 نمبر آیات کې څه کوي هغه کې انجیل ته دغه وای ښا چې قانوني کتاب دی هغه و اهل انجیل والا او ته امر کړي چې تاسو به څه فیصله کوي په انجیل باندې وليحكم فیصله دې کوي اهل الانجیل د انجیل والا عیسایان بما پاک قانون باندې انزل الله چې الله نازل کړي دي ها په هغه حکم باندې انزل الله چې الله نازل کړی دی فيه په دې انجیل کې په دې انجیل کې چې الله کوم قانون نازل کړی دی په هغه قانون دی د انجیل والا خلق فیصله کوي دغه شانته 50 نمبر آیات کې وته وای چې دا د الله تعالی فیصله او د الله قانون دا بهترین قانون دی ښا بل قانون ته د عدل او د انصاف قانون نه وای بل قانون ته د عدل او د انصاف قانون نه وای کم قانون دی الله وی اف حکم الجاهلیت آیا فیصلی د جاهلیت یبغون دا کافران غواړي ومن احسن او سوق ته ډیر خيستا من الله د الله نه حکمن په فیصله کې د الله قانون ډیر بهترین دی لقوم د پاره دا قوم یو قانون چې غي یقین لري د الله په قانون کم خلک چې د الله په قانون یقین لري دا غوي د پاره خکې خ قانون کم قانون دی د الله قانون دی ګور احسن قانون ها نن خلک را پاسي وای انصاف عدالتي انصاف او غزوي قبایل ته الکه عدالتي انصاف دي ته انصاف ویل حرام دي امام ابو منصور ماتوریدی رحمه الله زمون د عقاید امام دی هغه وای من قال لامراء زماننا چا چې وی زمونږ د زمانه امیرانو او بادشاهانو ته چې دا عادلان دي نو فقط کفر د سړی کافر ولی زکه چې وای دو ظلم او جور ته عدل وی ظلم او جور ته سوی عدل او انصاف ورته وی زکه دا ظالمان دي ابو منصور ماتوریدی د کوم زمانه سړی دی بنو عباس خلافت قائم اول اول کې امام ابو حنیفه رحمه الله نه یوسل کاله بعد امام ابو منصور ماتوریدی هغه په خپل زمانہ کوي زمونږ د زمانه بادشاہانو ته عادلان ویل کفر دی نو زمونږ د زمانه کې بیا دې ته عدالت هم وایي ورته وایي عدالت ورته وایي الا په پاسه لیکلي واقیم الوزن بالقسط او تلې مو سره جوړ کړی دا د قران د آیاتونو پوری ټوکی پوه شو نو دا دی دغه رنګي سورته رعد دیار لسمه سپاره کې راځي سورته رعد په دیار لسمه سپاره کې پاغي کې وته وی چې قران هم قانوني کتاب دی ګوره دا څنګه چې توا چې بس تورات ته انجیل دی ها پاغي کې آیات دی و دیر شم 37 نمبر آیات ها 37 نمبر آیات کې راځي وکذالک انزلناه دا رنګ مون نازل کړی دا قران حکمن ګوره سی ورته وی حکم ورته وی قانون ورته وی چې دا قران ګوره قانون دی ښا عربین دلته د عربین سمانه ده دلته عربین معنی ده آسان ظاهر ښکارا مضمون والا د عربی معنی دي چې دا هغه ارض کې د عربی جبه نه ښه کله کله بل عربی جبه مراد دي چې معنی دا ښکارا مضمون والا الکه ساده آسان قانون دی ښه دا څنګه چې پیچیدګی ده ارسطو فلسفه ده چې په ځان پوهه زړه دې پستړ شي نه نه آسان قانون دې ساده قانون دې ساده قانون وګوره هغه کې څه قوانین دي ها دا شو دغه شان ته د قران صفت بل ځای کې کوي سورته بل ځای کې دا وایي چې د الله تعالی حکم چې کوم دی دا قانون قانونیت قانونیت یوازې د الله په قانون کې منحصر دی قانون یو د الله قانون دی د بل چا حکم او فیصله ته قانون نشي ویل ښا د بل چا حکم او فیصله ته قانون نشي ویل لکه سوره انعام و مسی پارا کې دې کې بیا راځي الا له الحكم بس په آیات کې راځي الا له الحكم خبردار خالص هغه لره اختیار د قانون دی د دې معنی دا ده له الحکم داغه په اختیار کې د قانون قانون یو داغه سره د بل چا سره نشته دی بل چا له اختیار نشته دی چې را پاسي او داغه د قانون په مقابله کې قانون جوړوي دغه رنګ سورته روم کې بیا راځي یوشتمه سپاره کې سورته روم کې سلورم آیات کې التم دغه ټکی راځي او لله الامر دا ها آیات پکې ده څلورم آیات الترازی لله الامر من قبل ومن بعد دا سه آیاتونه ډیر دي ښا الا له الخلق والامر بکل راضی پوه شئ الا له الخلق والامر بکل راضی کله راضی ان الحكم الا لله لك سورۃ یوسف کې پروند ته خولو دا ټول د دې خبره باندې دلالت کوي چې د قانون اختیار د چا په لاس کې دی د یو الله جل جلاله سره دی بل چا سره نه دی نو الله تعالی حاکم دی الله تعالی مشرع دی او داغه کتابونه هغه قانوني کتابونه دي دا خو معلومه شو داغه قانوني کتابونه دي داغه او داغه قانون چې ده هغه په ټولو کې بهترین قانون دی که څوک دا خبره وکي مو روح المانی وای که څوک دا خبره وکي چې یاره د الله قانون خو ډیر خده خدا اوس زمونږ دا دور په دی کې د تقاضو د وخت تقاضو د ضرورت مطابق دا قانون خري وای دا سره کاته دا سره سره دا وای د اسلام نه وته چې توا چې د مصلحت سره دا موافق ته دی مطلب دا دی چې د الله قانون د هر زمانه سره مطابق نه لګنه خوښ نو دا خبره ده غلط دغه رنګي الله جل جلاله د مؤمنانو صفت بیانې چې مؤمنان به د الله د قانون په مقابله کې څنګه وي سورۃ نور یو پنځوستم آیات اتلسمه سپاره کې راځي نور صحیح شو 51 نمبر آیات هلته راځي انما کان قول المؤمنین یقینا ها وینا د مؤمنانو اذا دعو الى الله چې کله را اوغختل شي الله ته ورسوله رسول د الله ته یعنی د الله کتاب او رسول الله سنت ته را اوغختل شي د صد فار ليحكم بينهم دې لپاره چې فیصله وکړي په میان د دوی کې نو ان یقولو نو دوی وای سمعنا مونږ واوریدل واطعنا مونږه تابعداري کو بالکل چې د الله حکم دی مونږ تابعداري کو نو واولائک هم المفلحون دغه کسان کامیاب دي کامیابی په دې کې دا چې سړی سو کې د الله قانون ته تسلیم شي کامل تسلیم او انقیاد او تابعداري پوه شئ د دین مخکې که خیالو کې هغه د منافقانو صفت بیان یې غرازي هغه رستو بیا په بل ځای کې راځي ان شاء الله تعالی فتاوا چې کوم دي قرانیه هغه کې راځي رستو وایي چې فلاح او کامیابی فوز هغه پس کې دی هغه په دې کې دی سورته نور 52 نمبر آیات کې واپس وګورئ 52 نمبر سوی ومن یطع الله ورسوله هغه څوک چې تابعداریو کې د الله او د رسول الله او د رسول تابعداري سره داغه حکم او قانون منل دي ويخش الله او د الله نو یریږي ويتقه او ځان بچ کې د نافرمانی د الله تعالی نه فاولائک هم الفائزون یقینا هم دغه کسان کامیاب دي کامیاب څوک دي هم دغه خلق دي خجی سورت جاسیه پنځویشتمه سپاره کې اتلسم نمبر آیات پاغي کې وای چې نبی صلی الله علیه وسلم ته وای چې تبد الله د قانون تابعداري کې او د الله د قانون نه غیر د بل چا د قانون تابعداري به نه کې ښا پیغمبر ته وای مونږ او تاسو ته وای سورته جاسیه 18 نمبر آیات ها دا آیات ګوره په اخیره کې ښا عملګری کله د 18 نه پس ګوره 18 نه پس موږ ګوره مخکې ګوره ښا صحیح شو الترازی ثم جعلناک علی شریعت من الامر بیا مونږ ته وګرځولې ها یعنی تم راولې غلې علی شریعت من الامر پاغه واضح دین باندې شریعت من الامر معنی دا ده ها په واضح دین باندې نو فتبعها د دې دین تابع شه د دې دین تابع شه ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون او تابع کیږه مد خواهشات دا خلکو لا يعلمون چې غي نه پويږي د بی علم خلکو د خواهشات په سمه دا یارا پوښوي خا استاد مت وای جمهوریت ویسه ته ویل کیږي جمهوریت ویل کیږي د خلکو خواهشاتو مطابق قانون د پاکستان د آئین په باره کې ځکه حلف اخلي نه غالفاظ داسي ښا وای چې مې آئین پاکستان کا وفادار رہونګا جو پاکستانی عوام کې خواہشات کا مظهر ہے چې د پاکستانی عوامو د خواہشات سره مظهر دی الله وی ولا تتبع اهواء الذين و تابعداري د خواہشات مکوا د هوا او د خواهش تابعداري نزان او ساتاو دې برته وای چې نه راځه په دې نظام کې شریک شه د عوامو د خواهش مطابق قانون به جوړو پوښوي الله وی نه دا خبره نه دغه رنګي الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته امر کوي چې فیصله به ته په کم قانون کې سورته مائده هغه وخت چې مرایسته هغه ته بیا لاړ شي شپږم سپاره کې 49 نمبر آیات یو کم 50 آیات وګورئ معلوم مګو الله فرمایي وا ان احکم بینهم بما انزل الله هم مونته پکې وا نحکم او فیصله کا و بینهم فمیان د دې کافرانو کې بینهم نه مراد غلغه دي يهود دي خوشوي خو د مسلمانانو په منځ کې مدار بما انزل الله د الله په قانون باندې ولا تتبع اهواهم او تابعداري مکو د خواهشاتو د خلکو د خواهشاتو د خلکو خجی بل ورپسې مخکې د دینه 48 نمبر آیات وګورئ التسوی التم دا حکم دی وانزلنا الیک الكتاب او مونږ نازل کړی دی درکړی دی تاسو کتاب قرآن بالحق د پاره د ښکارا کولو د حق مصدقا لما بین یدیه من الكتاب چې دا قران چې دی موافق دی تصدیق کوونکې دی لما د پاره د هغه کتابونو بین یدیه چې مخکې د نه دی مخکې د نه دی تورات ته انجیل دی د هغه سره موافق دی په اصولو کې و مهیمنن او دا قران چې دی مهیمنن نگران دی علیه پاغي باندې نگرانی کوي د تورات څنګه نگرانی کوي کومه مسله چې په تورات کې وا او قران سره مخالفه وا پوښه چې دا تورات خبره نه ده دا پکې چا د ځان نه دا داخله کړې ده نگرانی داسې کوي ها داسې نگرانی کوي فحکم اوس ته ګوره یا خبردار فحکم بینهم بما انزل الله نو فیصله کوي د دوی په میانس کې بما په هغه قانون باندې انزل الله چې الله نازل کړی دی ولا تتبع اهواهم او تابعداري مکو د خواهشات د دوی ولی عما جاءك من الحق زکه چې راغله د تا ته حق ته تا ته حق تا سرشته تر دې د باطل خواهشات تابعداري ولي کې لكل جعلنا منكم اوس که څوک دا اعتراض کوي چې خلک دوی د قانون تابعداري مکه وکنه انو دا حق قانون دا دی او په تورات باندې نگران قران دی نو تورات خو بعضی مسائل وو او هغه په قران کې نشته دی واړه په فروعي مسائل کې اصول کې خو یو فروعي مسائل کې خو بعضی ال تودل ته نشته دی نو الله وی لکلن جعلنا منکم د پاره د هر یو دلی د هر یو امت مونږه مقرر کړی د منکم تاسو نه شرعتن وړلار و منهاجن او غټلار وړلار په فروعي مسائل کې فروعي مسایلو کې د هرې ډلې د پاره ځان ځان ته لار ده او منهاج غټه لار چې کومه ده هغه څه چې دغه د ټولو یو ده ولو شاء الله لجعلکم امه واحده کچرته الله غوښته ویني تاسو به ټول یو ډله ګرځولي وي مؤمنان ولکن ليبلوکم لیکن الله تعالی امتحان کوي تاسو فيما پاغه سکیا تاکم تاسو ته درکړي دي فاستبقوا الخيرات نو تاسو منډه وهي یو بل نه مخکې کیږي نیکو کارونو ته ال الله مرجعکم نیکو کارونه سری د الله قانون ته الله تستاسو واپس د جميعا د ټولو فینبئکم خبر بدر کی تاسو ته بما پاغه سبان کنتم چې وای تاسو په پای کې تختلفون چې اختلاف مکولو نو دلته کې فحکم بینهم لمن در الله د آیاتونو تر ټول ترجمه وکړه خو د الله په قانون فیصله کوه په بل قانون باندې فیصله مکوا او د دین ماورا چې څومره قوانین دغه تسوی احوا ورته وي خواهشات دي د خواهشاتو تابعداري ونه کوي دغه رنګ الله تعالی خپل نبی داوود علیه السلام تم امر کوي زمون پیغمبر ته هم کړی دی داوود علیه السلام تم الله تعالی دغه امر کوي چې د الله په قانون د فیصله کې خلافت دغه دی ها سورته صاد درويشتمه سپاره شپږشتمه آیات ها سورة صاد درویشتمه سپاره ده شپږشتم آیات ده پکې 26 نمبر آیات څنګه ده یا داوود اے داوود انا جعلناک موږ ګرځولې ته خلیفتن خلیفہ فل ارض پزمکه کې نافذوونکی د احکامو د قوانینو د الله مونږ ته ګرځولې نو فحکم بین الناس بیا راغی نو فیصله کوه په میان د خلکو کې بالحق د الله په قانون د حق معنی د کې څه ده د الله په قانون ولا تتبع الهوى او تابعداري مکو د خواهش خواهش تابعداري مکو ولیک و دې کړه نو چل بوشي فیضلک عن سبیل الله تا به واړی د لارې د الله نه د دین د الله د قانون د الله نه پوښوي ان الذين يقيننا كسان يضلون عن سبيل الله چې هغه اوړي د لارې د الله نه لهم عذاب شدید خاص تاوی د پر عذاب دے سخت بما نسو یوم الحساب په سبب د دی باندې چې هغه د حساب ورځ یې راکړی دا د حساب ورځ یې راکړی چې ورځ برازي ما سره به حساب کیږي د الله قانون ته عدل ویل دی ګوره چې عدالت څه دی یو د الله قانون دی ښا عدالت یو د الله قانون دی سورته اعراف اتم سپاره کې 181 نمبر آیات صحیح شو ها الترازی وممن صحیح ده کنه وممن خلقنا او بعض داغه نه چې مونږ پیدا کړی دي امتن یو ډله ده بعض ډله داسې مشتري الله جو ټول خلق بد نه دي بعض ډلې داسې مشته دي يهدون بالحق وممن خلقنا او بعض دا غنه چې مونږ پیدا کړی دي يهدون بالامه یو ډله شته يهدون بالحق چې بیان يهدون دا کې معنا سره دی لا رقي قالو ته بیان بیان کوي بالحق د حق د حق قانون د الله د قانون بیان کوي خلکو ته بیانې ورپسې وی وبه يعدلون او هم په دې باندې د عدل فیصله کوي فیصله په کم قانون باندې کوي د انصاف او د عدل فیصله عدالت کم دی عدالت د الله قانون دی تا کچری جوړه کړی دا کچری په کې شورو دا او تا هغه تواچه لکه دا څه شی دی دا د الله دغه عدالت دی دا عدالت نه دی ها صحیح شو دغه رنګي قران تم الله تعالی په دې صورت کې په سورته انعام کې عدل ویل دي قران ته عدل ویل دي ها بل څه تبع عدل نه وای سورته انعام دینه مخ کې دا یوصل پیندل سم آیات ته راغی ها سورته انعام هغه په چا طرف طرف دغه کې و مسی پارا کې شروع کیږي او دا یاد به په اتمه سپاره کې خلا اتمه په اول سر کې دا یاد د قوانینو د الله کلمه مراد د قوانین دي نشته د بدلون کې د قوانینو د الله تعالی خاطو سو ګره کنه نن سبا وای د ترمیم پاکستان اساسی قانون وای کنه آئین وای وای چې د ترمی د قانون د بدلولو ترمیمولو تغییرولو مکمل اختیار پارلیمنت تشته او بیا پسې هغه یو دفعه مې بل ورځ قاری صاحب ته وخوله ما دا وګوره دا په کې لیکلي دي چې هر هغه قانون چې پارلیمنت کې جوړ کی هر څنګه چې وي د هر موضوع سره تعلق ساتي دا سیل پاله باقی دي کړی دي په هیڅ قسمه عدالت کې په هیڅ طریقې سره نشي چیلنج کېږي پوه شئ په دې طریقې په دې طرز لیکلې ما قاری ته ور کلم اړ دي سختو ته خو ګره یو د پیلي کړي و لاندې ور پسې بل د پیلي کړي و برای ازال شک برای ازال شک بیا اکه جمله بیا راوړي و خو بیا پسې کې نور سختی کړي و چې نه مطلب په عدالتونو کې یو عدالت لګا دي کې د شریعت عدالت هم راځي کنه نو اغي طرف ته اشاره کوله چې ګوره په اغي کې دا چیلنج کې دي نشي چې ته چیلنج کې چې مطلب دا چې دا الله د قانون خلاف دی دا نشي کولای الله وای وای دا قانون زما دی دا قانون د بل چا قانون ته قانون موایا ا دې وای چې نه او الله وای بل څوک بدلول نشي لا مبدل لکلماته دی وای نه مونږ ته تبديل ترمیم تغییر مکمل اختیار حاصل ها دا داسې ظالمان دي دا الله دشمنان خجی بل الله تعالی هغه خلکو ته زورنه ورکي کم خلک چې د الله د قانون نه بغیر بل قانون طلب کوي چې را دا قانون دراشي کوي خو شوي دا مطلب دا چې دا اوس چې منډي وای کنه چې را مونږ ته د عدالتي واک راو غزول شي الله تعالی په غیرت کې سورته مائده شپږم سپاره کې 50 آیات تاسو وخت یو کتم او په یو موضوع کې کتل اوس په بل کې وګورئ صحیح شو افا حکم الجاهلیت آیا فیصله د جاهلیت یبغون دا خلق غواړي فیصله د جاهلیت سره حسن بصری رحمه الله فرمایي من حکم بغیر ما انزل الله فحکمه حکم الجاهلیه سوک چې د الله د قانون نه بغیر په بل قانون فیصله وکړي نو د فیصله فیصله د جاهلیت ده اگر چې د نوې قانون راوباسي چې دا ګوره جدید دی جدید نه چې بیخي جدید شي دا د جاهلیت قانون دی دا د جاهلیت قانون دی او دا بیا قران کریم د جاهلیت سلور اصول ذکر کړی دي سو اصول ځکه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ پوښتنه کوي داغه نه یو کس پوښتنه کوي چې قران کې قرازي چې ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى د اولنی جاهلیت اونته بهر ته مروزي نو آیا دویم جاهلیت هم شته سو ابن عباس وته یاو ما ترکت ما رأیت الاولى الا وله الاخرى ما داسې اول نه دلیدل چې دا غي دویم نه خامخا بل جاهلیت هم راتلی شي دا بل جاهلیت بیا علما وایي چې فسلور امور سر راځي سلور امور سدي یو ظن الجاهلیت ته سورۃ آل عمران کې براشي یظنون بالله ظن الجاهلیه دای په الله باندې د جاهلیت ګمانونه کوي د جاهلیت ګمان څه دی د جاهلیت ګمان دا دی چې اسباب ته وګوري نو بیا دا سوچو کی چې مړه دا خړسری او دا یو موټه شر پسند الله دې مدد نه کوي که الله دې مدد کوي دې بداسي دا په الله باندې ځون جاهلیت دی الله دې مدد کوي صحیح شو اقلیت ته په کم نظر کتل اگر کا اهل حق وي او اهل حق همیشه اقلیت وي نو اقلیت ته په کم نظر کتل اگر چې هغه اهل حق وي دا ظن الجاهلیت ته او دې ته په دې نظر کتل چې الله رضی مدد نه کوي صحیح شو دویم نمبر نن سبا تاسو وګورئ نن نظام جمهوریت دی په نظام جمهوریت کې خو فیصله په دې د اکثریت ته او د اقلیت ته نو اقلیت ته په کم نظرم ګوري اقلیت حکم د اقلیت حکم نه قبلې او د اقلیت دغه کوم دی اقلیت هغه اقلیت نه چې کوم دی اقلیت وي دی خو د ذمی اصطلاح بدل کړی دا وغه ته اقلیتونه وي هغه که په اکثریت کې شوم با هغه ذمی وي دا دغه سړي دا کافر چې کوم سیږي دا که په اکثریت کې شي د دوی مطلب د دې ټکی نه داله چې دا خلق چې نن ذلیل دي دا عیسایان اگر چې ذلیل نه زموږ استاد نه وتزیات عزت ورکړي عیسایان او يهوديان چې په دې ملک کې اوسېږي یا هندوان نو د دوی د ذلت وجه دا ده چې دوی وایي چې دا عقل دي کم دي که دوی ډیر شنو بیا به دوی ته عزت ملو کی د دوی په نسبت باندې د عزت او د ذلت معیار په سره په اقلیت او په اکثریت باندې نو الله تعالی یظنون بالله ظن الجاهلیه دا نظام دویم نمبر علما وایي چې حکم الجاهلیت څه چیرې یو حکم الجاهلیت دی حکم الجاهلیت دا دی چې د الله د قانون نه بغیر په بل قانون باندې فیصله شروع شي لکه دی آیات کې چلا صحیح شو دریم نمبر دی حمیت الجاهلیه حمیت الجاهلیت ویل کېږي قومي غیرت د الله د دین نه بغیر بل څه لپاره جنگیدل د الله د دین نه بغیر په بل موضوع باندې ځان ګرمول پوه شوي د باطل سره ودرېدل خو د قوم د وطن د دې په دفاع کې هغه ته حمیت الجاهلیه وای الته سورته حجرات کې براشي اذ جعل الذين دغه کې سورته فتح کې کفروا في قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه الته براشي څلورم نمبر دی تبرج الجاهلیت تبرج الجاهلیت څه ته وایي چې خزه د جا اولنی جاهلیت غوندي بهر تر اوزی بازارونو ته ځان سنگار کړي پوښ کنه او په بازارونو کې ګرځي حدیث کرازي مائلات ممیلات خلق خپلم سړو ته مایل یو سړیم ځان ته مایل کوي نن سبا دا دور ته کنه دی د جمهوریت د ازادۍ د دفی د لاندې خداخذ خي ازادي ګرځي کنه دي ته تبرج الجاهلیت وای ولا تبرجن وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى وای دا سلور ارکان چې کله موجود شي نو بس ته پوهه چې معاشره بیا جاهلی شو او نظام بیا د جاهلیت نظام دی نو جمهوریت کا ارزنګ شي خدا د جاهلیت نظام دی په دې موجوده وخت کې په موږ او تاسو باندې مسلط چې الله نو تاسو ته نجات راکړي اوس نو دا قران کریم دا ثابت کړ چې حاکم او قانون جوړون کې څوک دی الله دا داغه قانون کم دی داغه کتابونه داغه وحی کاغه جلی او کاغه خفی قران دی او سنت دی خا کامیابی پس کې دا د الله په قانون کې عدل او انصاف کم قانون دی د الله قانون دی اوس نو راشه قران کریم په هغه خلق باندې چې هغه د الله د قانون نه بغیر په بل قانون فیصله کوي پاغي باندې فتوی لګي دیار لس فتوی قران لګي ښا دیار لس فتوی ښا پاغي کې ګورا یو فتوا د کفر ده سورته مائده همدغه سورته ده سلور سلوي ختم آیات 44 نمبر آیات التسوی ومن لم يحكم اخر کې وای بیا دا چلار شو وكتبنا عليهم فيها دا یا تخیر ته چلار چلته وای ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون هغه خلک چې د الله په قانون فیصله نه کوي نو دا خلق سدي دا خلق کافر دي پوه شوي نو دا د کفر فتوی په دغه ځای کې ولګول اوس دا بیا د کفر فتوا څنګه نه دا کفر اکبر دی او کنه کفر اصغر دی هغه بیا ان شاء الله تعالی تفسیر کې راځي چې هغه بیا په هغه ځای کې وایو چې کم پکې کفر اکبر دی او کم پکې کفر اصغر دی دواړه پکې شته دي ها دواړه پکې شته دي دا رنګ صورت مجادله کې به هم راشي ان الذين يحادون الله ورسوله هغه خلق چې د الله سره په قانون کې مقابله کوي د الله د قانون مقابله کې قانون جوړي نو کوبیتو کما کوبیت الذین من قبلهم دا خلق بذلیل لکه څنګه چې دوی نه مخ کې خلق ذلیل شوی ا وقد انزلنا آیات بینات الله وی موږ خو د دې قانون په باره کې واضح آیاتونه نازل کړی دي نو ولل کافرین عذاب مهین التم وی کافرانو د پر عذاب څخه کوم کړي التم پر کوپر پتو لګول خو بارا لغاو بیال تراشی چې یو قانون جوړول دی یو فیصله کول دی کومه درجه د کفر ده او کومه درجه د کفر اکبر ده کومه درجه د کفر اصغر ده او بیا کیسه کو بل فتوا په ظلم لګیم په دې آیات کې پسې ومن لم يحكم بما انزل الله په 45 نمبر آیات 15 سال وختم آیات وګوره 15 سال وختم مخکې لاړ شي پنځه سال وختم کې وای ومن لم يحكم بما انزل الله هغه څوک چې فیصله وکي په هغه فیصله ونکي د الله په قانون باندې فاولائک هم الظالمون نو دغه کسان ظالمان دي هغه پسې بیا سوی ظالمان دي دا درې دوه دوه فتوا شو دریمه فتوا د فسق لګی چې دا فاسقان دي ورپسې وای ومن لم يحكم بما انزل الله او هغه کسان چې فیصله نه کوي د الله په قانون فولای قوم الفاسقون په 47 آیات کې دغه کسان فاسقان دي دغه فاسق فتوا لګول کله فتوا د نفاق لګي وي دا منافقان دي ها منافقان چې الله قانون ته سوک ناراضي سوره نساء پنځمه سپاره کې 61 نمبر آیات یو شپیتم آیات ښا یو شپیتم آیات کله چې ویل چې دی منافقانو ته تعالوا راشی الی اغه قانون ته ما انزل الله چې نازل کړ دی الله تعالی و الی الرسول او راشی رسول ته نو رایت المنافقین ته بوینه دا منافقان یسدون عنک سدودا چې مخ به اړیستانه په مخ اړول سره ستا د قانون نه به مخ اړی چې مون خدا قانون څخه ودا نه منو يعرضون عنك اعراضا دغه رنګي الله جل جلاله هغه خلق ته دروغجن وای چې کم خلق وای چې زما خو ما ایمان راوړی دی خو فیصله د الله قانون ته نه وړي فیصله د الله قانون ته نه وړي هغه د هغې په ځای باندې کچرو ته روان دي نو دغه سړی ته الله تعالی سوی وای دا سړی دروغجن دی د په دې دعوه کې دروغجن دی چې دا مؤمن دا مؤمن نه دی دا مؤمن نه دی سوره نساء دکا پسې شپېتم آیات ګورې شاته پسې لګلاړ شي صحیح شو شپېتم دا 61 مو کته 60 ګورې صحیح شو التسوی علم ترى آیات ګورنا الى الذين كسانت يزعمون چې ګومان کوي انهم امنو چې دوی خو ایمان راوړل دي دعوی کوي یزعمون د دروغ دعوه کوي چې ما ایمان راوړل دي بما انزل الله فاغ ها ها بما انزل الیک پاغه قانون باندې چې نازل کړی شوی دی تا ته و ما پاغه قانون ایمان راوړل دي انزل من قبلک چې نازل کړی شوی دی مخکستانه خو څه دی یریدون دوی اراده لري ان یتحاکمو چې فیصلی وسی ال الطاغوت طاغوت تا طاغوت څه ته ویل کیږي طاغوت پراشي چې کله ان شاء الله دې ایتونو تر ورسیږو د طاغوت خپل معنی د طغیان نه ماخوذ د حد نه تیر وتل خو طاغوت بیا پنځه مصداقونه دی غټ غټ پاغه کې یو مصداق امام مجاهد وای انسان شیطان دا شیطان فی صورت انسان خو په شکل د انسان دی دا څنګه دی یتحاکمون الیه چې خلق ورته فیصله وړي او هو صاحب امرهم او دا د دوی د کارونو مشری د التک ناس تی خلق ورته فیصله وړي او د الله د قانون نه بغیر په بل قانون باندې فیصله کوي بل دا فاقو پوه شئ مجاهد وای خای امام مجاهد دغه کې راځي اصول د تفسیر کې راځي اذا جاءک التفسیر عن مجاهد فحسبک چې کله تا ته تفسیر د مجاهد نه راغی نو بس دا د کافی دی بیا بل تفسیر مګور د ابن عباس څخه شاګرد ښه نو هغه وای یریدون فیصلی وړي ان یتحاکمو هغه چاته چې اراده لري ان یتحاکمو چې فیصله وسی الی الطاغوت هغه چاته چې هغه د الله د قانون نه بغیر په بل قانون فیصله کوي نو الله سووی د دینه مخکې وی یزعمون انهم امنو د دروغ دعوی کوي چې ما ایمان راوړی دی دروغ دعوی له ولکه دا دروغ جن دی د د ایمان دعوه دروغ جن ده چې دې فیصله طاغوت توړي او وای چې ما ایمان راوړی دی دای بل فتوا شو ورپسیم په دی آیات کې اخیر کې بیا فتوا لګی و یرید الشدیتا فتوا الضلال وای چې دا ګلو لری گمراه دي د حق نه لری گمراه و یرید الشیطان اراده لري شیطان ان یضلهم چې گمراه کی دوی ضلالا بعیدا په گمراهی لري سره د حق نه نو دا لوی گمراهان دي چې څوک د الله د قانون نه بغیر بل قانون ته فیصله وکړي ښا خجی یو ځای کې بل قانون نشته یا سری سری هغه بیا په خپل ځای کې راځي ان شاء الله هغه تفصیل بیا کوو بل فتوا وګورئ فتوا د نفي د ایمان ده چې ایمان نشته د 65 نمبر آیات وګورئ سورته نساء کې 65 نمبر آیات صحیح شو چې ایمان نشته چې دا کار کوي چې دا الله قانون ته فیصله نوړي د رسول الله قانون ته فیصله نوړي د ایمان نشته هم کته فلا الله وی فلا فلا معنی بسنګ کې فلا نه د داسې لکه د دای چې وای نه د داسې لکه دای چې ګمان کوي ها شجره بینهم چې راپېښې شوي دي د دوی په منځ کې اختلاف پر راغلی دی په هغې مسایلو کې چې تر څو پورې ته حاکم نه جوړ کړی په تا اعتماد نه دا مؤمنان نه دي ثم لا یجدو خچ پیغمبر حاکم جوړ کړو پیغمبر حدیث ته فیصله راوړ اوس پیغمبر نشته د پیغمبر سنت ته فیصله راوړ چې بس داغه هغه پراوړي کتاب او داغه پراوړو سنت موږ فیصله کوو بیا چې فیصله وشو نو ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مؤمن به علی چې بیا دې اونمومي په خپل زړه کې تنګي په زړونو کې به تنګي نه فیصله وشو د الله په قانون شو یو خو خفغان د تبعی زما کرانه لاړه ما خو لانجه کوله خو نه شو چې ونه شو نو خفغان خو وای خو لیکن دای چې الله په قانون کې مات کړي او کنه دې بیا دا وای مړه بس بل خو به یو سونو پوښ کنه کچرو ته بلار چوري هغه ځای کې راو غټم چې دغه زړه کې دغه تنګي وکنه دا مؤمن نه مما قضیت په هغه فیصله باندې چې تا کړی دا او دریم نمبر ویسلمو تسلیما او تابعدار شي ورته په ظاهر کې مکمل تابعدار نو الوه دا مسلمانی الوه مؤمنی حاکم الله دې قانون د الله دې ښا بل ګوري تاسو چې څوک د الله د حکم نه مخ واړی سورته مائده 43 نمبر آیات راوړوي نو هغه کې وایي چې هغه مؤمن نه دی هغه مؤمن نه دی چې د الله د قانون ته په پیر آزا دی وایي یرا پوه شو کنه بل خوا طرف ته 43 نمبر آیات وګورئ سورته مائده کې وکيف يحكمونك او سرنګ به دوی تا فیصله کوونکې جوړ کی وعندهم التورات دوی سره تورات شتا فيها پاغي تورات کې حکم الله قانون د الله دی ثم يتولون بیا دوی مخ اړی من بعد ذالک پس د دینا وما اولائک ندی دا کسان بالمؤمنین مؤمنان دا خلق ور مؤمنان ندی چې دوی د الله د قانون نه مخ اړولې دي دا مؤمنان نه خا سلور فتوی سورت نور ساغ آیات راو باسی چی وقتی مرائز تیو سورت نور کے اغا آیات نمبر 48 48 راو باسی او اتلسم سپارا کې دي سلور فتوی لګی چې څوک د الله د قانون نه بغیر 48 دا سړی پښتون دی خو تاسو ته ګورئ پښتنو ترتیب دی ښا دا څنګه کار دی د داس چل کوي د دې سړی څنګه ترتیب در دې سړی داس ترتیب دی چې کله پوښي چې یاره ګټه مې په دې قانون کې ده نو بس بیا وای دا خو شرع ده وای په پن بنا می منلې دي مسلمان ما اوس خو وای ته ګوره دې بده د ملاق کو تر اکا پوه شو کنه ملا سے اطلاع چې وای قسم نه چراغ کړې مې ته وګوره دا الله په قانون به فیصله خو چې کله پوه شي چې یاره زما خو په شریعت کې څه نه پوه شوي دا داسې سړی دی ښه تاسو ته ګورئ و اذا دعو الی الله کله چې راوغوښتل شي دوی الله ته ها ورسوله رسول د الله تا الله او رسول نه مراد د الله کتاب او د رسول الله سنت دی ها حدیث کی لیحکم بینهم دې لپاره چې فیصله وکړي په میان د دوی کې اذا فریق الناسا فیوډلا منهم د دې منافقانو معرضون مخ اړید الله ردی قانون نه ورپسې ځای و ان یکل لهم الحق کچرته بیا د حق رسی په شریعت کې ها کده دای حق رسی غټه په دغه کې وی نو یاتو الیه راضی د الله دی قانون تا مذعنین مسرعین په منډه منډه اعتقاد بالکل موږ به دا قانون باندې فیصله کوو پوه شوې آ په شریعت به کو په شرع به ګوري افی قلوبهم مرض آیا پزون دوی کې الله وای مرض دے امر تابو یا دوی شک مندي د الله د قانون په باره کې شک دی ام یخافون یا یریږي ان یحیف الله علیهم ورسوله چې الله او رسول به دوی سره ظلم وکړي بل اولئک هم الظالمون الله وی بلکې دغه خلق په خپل ظالمان دي چې د الله د قانون نوزي نو سلور فتوی شوي یو فتوا شو فی قلوبهم مرض پزړه کې مرض د نفاق دی منافق دی دا دویم فتوا شو شک ته شک د الله په قوانینو کې د شک ته چیرې دا قوانین دیو کنه دي تاسو وګورئ په جمهوریت کې دا پابندی نشته ښا چې دا الله قانون به قانون کیږي نه انګه اوزل باز کوه چې سما تاسو سو پیری کړی دا او اوس تفصیلی نشم کولای خو پروفیسور ابراهیم سره باز کړی نو هغه وی چې موږ او تاسو کې څه فرق دی موږ او تاسو کې په دې څلور نقطو کې یو نقطه کې فرق دی وی څنګه فرق دی مې فرق په دې کې چې زه وایم چې د الله قانون قانون دی او ته وایي چې جوړې دی شي دا څنګه ما دا داسې چې ته وایي زه وایم چې دا اوسم قانون دی د دې چې پاسپورت او فیل کول ته ضرورت نشته او ته وای چې که پارلیمنت پاس کونو قانون بشي او که پارلیمنت پاس نه کونو قانون بنشي تا خو چې دا دفعه په آئین کې لیکل دا چې قران او سنت کې منافي کوئی قانون نه بنېګا تا خو دا دفعه چې لیکل دا د پخپل د خلکو پرای باندې په آئین کې داخله کړی دا نو دا خو پکار دا و چې دا بس دا د الله خبره ده بس دا بس دغه شان لیکم نه تا په دې ووټینګ کړی او که سبا د خلاف ووټینګ وشو نو بیا به بدلې مې بدلې وګم یا دا خبره نو دا خبره ده دا سری امیر تابو د الله په قوانینو کې شک کول ها دا دویم دغه دی درېمه فتوا په لګی ام یخافون ان یخیف الله علیهم ورسوله درېمه فتوا دا ده چې دوی د الله باندې د عدل ګمان نه ښه دوی وی الله را سره چرته ظلم ونه شي په شریعت کې را سره چرته زیاتې ونه شي دا خبره کوي ښا نو دا شو سلورم بل اولائک هم الظالمون سلورم فتوی په د ظلم ورکته دا ظالم دی دا پخپل لوی ظالم نه کړی دا کار کوي خبل فتوا وګورئ بل فتوا دا ده چې څوک د الله د قانون نه بغیر بل قانون ته فیصله یوسي او د الله د قانون خلاف په بل قانون کې چې کم هغه ناجایز جایز کړی دی او جایز ناجایز کړی دی هغه ته دی تابعدار شي چې بس زینو لکه دا په د پاکستان په آئین کې مسلوره مدافع ده جرم سزا کا تعین صرف اور صرف ملک میں رائج قانون کرے گا د جرم او د سزا تعین به څوک کوي چې کم چیز ته جرم ویلو کم ته نه جرم ویلو نو پیمانی وای جهاد ته جرم وی کوي نو ورته حدود او قصاص ته تنافس کې دي ته جرم ویل دي کني دي ویل پوښوي او د دې په مقابل کې لاړ شه سنیمات جرم ویل دي نو جرم غیر جرم کا او غیر جرم څه کړو هغه جرم کو چې دک شان ته څوک د چا قانون اومني الله وې دا مشرک الله وی دا سره دا مشرک دی تاسو سورته توبه را واړوي 31 نمبر آیات وګورئ سورته توبه آیت نمبر 31 ها التوی اتخذو جوړ کړی دی دوی احبارهم اغه علما خپل ورهبانهم پیران خپل اربابن خدایان اتخذو احبارهم دوی جوړ کړی دی اغه پیران او مليان خپل خدایان من دون الله دا چا عیسایان من دون الله غیر د الله نه دا الله نه غیر خپل پیران او خپل علما دا خدایان جوړ کړی دي ول مسیح ابن مریم او عیسی ابن مریم نیم خدای جوړ کړی دی هغه ته به صدیق کولې دي به سکول هغه راضی و ما امیرو او دوی ته حکم نه دی کړی شوی الا مگر د دې خبرې لیعبدو اله واحده چې دوی بندگی خاص کی یو خدای لرا یو اله لرا یو قانون جوړون کی لرا متا حاکم لرا لا اله نشتره حاکم مطاع او معبود دلته بدا معنا کې ښا نشتره حاکم مطاع او معبود اله معنا دا به اله کې راشي ان شاء الله اله کې به تفصیل کوم چې اله سو معنی دي دلته معنا دا کې ولی ځکه چې مخکې دوه قسمه شرک تیر شو یو شرک د سده د قانونیت ته اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا نو هغه کې حاکم دی او مطاع د اطاعت کیږي پوه شو کنه او دویم نمبر شرک تیر شو دو عبادت د عیسی علی السلام به دی عبادت کول کنه صحیح شو نو دا دویم دوړ معنی بکی لا اله نشته حاکم مطاع معبود الا هو غیر د الله نه سبحانه پاک دی الله تعالی اوس پتو لګی عما دا غسنه یشرکون چې داخله کې وسره شریکای عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه د رسول الله صحابی دی د حاتم طایی زوی دی مخکې نصرانی او عیسایو نبی علیہ الصلات والسلام تراغ نبی علیہ السلام د آیات تلاوت کولو چې تلاوت کولو چې راغې د آیات اور د اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا دوی دینه سوارا او دی عیسایان خپل پیران او مليان خدایان جوړ کړیو وی یا رسول الله هم ما عبدوهم هغه کو د دوی عبادت نو کړي سي دی ورته نه کړي نبی علیہ السلام ورته فرمایل آیا نو داسې چې هغه به کم شي جایز کو نو دوی به جایز غنو ا چې هغه به کم شي ناجایز کو نو دوی به ناجایز غنو ودا سې وکنه وا ویم دغه شان ویا رسول الله وی چې دک شان وا نو وی دک مان نه دی چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا دک مان نه چې دا خدای په دې کې جوړ کړو دا نه چې کنه سیدی ورته لګولا د سیدی خبره نه خو دغه وا چې کم شی بو تاغي جرم کو دی به دا جرم دی چې کوم چې مو تاغي غیر جرم ته دی به دا غیر جرم دی د قانون تابعداري وکړو پوه شو هغه کوملیانو زمونږ خوغه دمان راشي غیر ته جوړ کې او پسې شاته خلق مني دا جیب خبره دغه شانتي سوره انعام سوره انعام دې اتمه سپاره راو باسه اتمه سپاره بيخي اول سره راو باسه 121 نمبر آیات یو سل یوشتم آیات کې راځي ها خا هغه په اخر کې د آیات په اخر کې وګورئ هل ترادی و ان اطعتموهم 120 کې صحیح شو کنه و ان اطعتموهم کچرت تاسو د دې مشرکانو تابعداري وکړه انکم لمشرکون نو یقینا تاسو بسې مشرکان یې ومولي ده امون تکنا آیات اخر کې راځي وای نه تعتموهم کتا سره دوی تابعداري وکړه انکم لمشرکون تاسو به مشرکان یې دا پس کې وا دا په دې کې وا چې دا مشرکان مکه چې وکنه دوی یو اعتراض وکړ په نبی علی السلام باندې ورته ویل یا رسول الله په صحابه باندې وکړو وی تاسو عجیب خلک یې وی تاسو چې کم شي تاسو په خپل مړ کوي الله لیکي هغه خوري اچ الله پاکي ملک دا هغه مړ نه خوري نو چې دا آیات نازل شو کنه دا مردار دا نه خوري نو دا آیات نازل شو دا غي بارک چې نه پاغي د الله نوم ذکر شوی نو رستو په اخر کې ورته وی و ان اطعتموهم که تاسو د دوی تابعداري وکړه انکم لمشرکون نو تاسو به سي مشرکان اوس مردار خوړل په دې باندې خوړل نه مشرک کیږي کنه که مشرک کیږي خو ګناګار شو کنه ګناکار ها خو کچرتا دغه مردار ته خوري د قانون په احترام دی چې یاره دا اوس یو قانون دی لهدا قانوني لحاظ سره خوړل پکار دی پوه شئ نو دا قانوني لحاظ سره چې کم جواز راځي کنه نو دا شرک دا شرک دی ځکه وینکم لمشرکون نو دا بل فتوا شو چې کم خلق د الله د قانون په مقابله کې بل قانون جوړي او قانوني حیثیت ورته ورکړي نو پاغي باندې فتوا د شرک صحیح شو بل فتوا د حبط الاعمال ده د څه چی ده حبط الاعمال چې اعمال برباد شو اعمال بربادی کې چا اعمال ګره د مرتد بربادی کې خام پوښوي خو په د چا اعمال بربادی کې چې څوک د الله قانون بد وګڼي د الله قانون څه کی بد وګڼي لکه سوره محمد روبات شپږشتمه سپاره کې سوره محمد نه هم نمبر آیات تاسو وګورئ دا په سبب د دې باندې کریهو ما انزل الله چې دوی بدو غنو هغه قانون چې الله نازل کړی دی نو فاحبط اعمالهم نو الله د دوی عملونه برباد کړل الله یې عملونه څه کړل برباد کړل کریهو ما انزل الله ولکه اوس سوچو کوي ښا ته وای چې د الله قانون د څوک څنګه بدګنی دا سي بدګنی په پا پاکستان کې دری واره شریعت بل پیش شو دا درې واره پیری څه شو نه منظور شو دا درې واره چې کوم دین شریعت بل فعل شو درې واره چې کوم دین شریعت بل مسترد شو وسته وای دا کری هو مان در الله دې کنه دې دا الله قانون بدو غنه کوي نه غنه نو چې دا الله قانون بد غنی نو ورته ویل چې فاحبط اعمالهم الله تعالی سو کو الله دې عملونه برباد کړه صحیح شو بل بل فتوا وګوره پسې 28 نمبر آیات کې دا سړی بل رنگ دی ښا د د الله د قانون مقابل قانون چي دی د الله هغه قانون چې هغه الله خپکای الله غوسه کوي د الله د قانون خلاف قانون الله غوسه کوي کنه د داغي تابعداري کوي د داغي تابعداري مګر به تاسو ته د اقوام متحده د منشور تابعداري اقوام متحده خو پیژنه دا غي د منشور تابعداري لکه اوس دا ټول ملکونه چې کم رسمي دي وای موږ بالکل د اقوام متحده منشور ته احترام لرو لکه د اقوام متحده په منشور کې دي څه ته وته وګوره اقوام متحده منشور چې شروع کیږي په مساوات شروع کیږي چې خزا او سړی کافر او مسلمان ټول یو دي پسل دای اړومبي پاراګرافونه دي پسل اورم پاراګراف کې وای د مذهب په بنیاد باندې جنگ ناروا دي د مذهب په بنیاد باندې جنگ سره ناروا دی او ته د هغه اقوام متحده د منشور تابعداري کې د خو الله خپکې الله غوسه کوي نو په دې ځای کې وایي ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله دا په سبب د دې باندې چې دوی تابعداري وکړه ما د هغه قانون اسخط الله چې کم قانون الله غوسه کړی دی کم خلق الله غوسه کړی دی د هغه تابعدار شو چې کله د هغې تابعدار شو نو وکرهو رضوانه ده خو د الله رضا بده وګڼله نو فاحبط اعمالهم نو د دوی عملونه یې پسې برباد کړل الله پسې د چې کوم نیک عملونه کړي دي که نه الله هغه برباد کړل چې ځه ستا د اعمالو ما ته هېڅ ضرورت نشته دی ښه دغه رنګې دیارلسمه فتوا د قرآني فتوا که نه دلته فتاوای قرآنیه وایي دیارلسمه فتوا په هغه چا باندې ورکوي چې کم خلکو تابعدار شوي خو نه دي خود دومره وعده وسره وکړه چې یاره بعضی قوانین به مونږ تاسو منو کافر ته سووي بعضی قوانین به مونږ تاسو منو سورته محمد 25 26 وګورئ 25م او 28م آیات دا 28 نه لګ شاته پوښوي امونته ها التوي ان الذين ارتدوا يقينا کسان چې مرتد شو ګوره یې کنه هغه کسان چې مرتد شو علی ادبارهم په شاګانو خپل باندې شاګانو مطلب دا چې واپس لاړو د دین اسلام نه واپس شو من بعد ما تبین لهم الهدى پس دا غینه چې دوی ته خخ کار شوی او هدایت قانون د الله الشیطان سول لهم واملا لهم شیطان دوی ته دا کار خسته کړو و املا لهم او شیطان ورته امیدونه ورکړل امید ورته ورکو مړ کامیاب بشه عمر ډیر دی توبه بیا رس توبه سي خیر دی وبشي ذالک بانهم دا ول مرتد شو ذالک دا اشاره غ ارتداد کړه ذالک دا دوی ارتداد دا مرتد کیدل بانهم په سبب د دی باندې دي قالو چې دوی او ویل الذين کسانو ته کرهو ما نزل الله چې غوی د الله قانون بدګنلو سی ورته وی وی سنطيعكم في بعض الامر اے دا ارتداد د دیو جن راغی چې دوی هغه ته وی سنطيعكم في بعض الامر وی ز په بعض خبرو کې ومن تاسو په بعض قوانینو کې ومن تاسو منو الله وی زلال چا پښو پدی باندې دا دومره خطرناک دا کم خلق چې لار شي الله دې موږ او تاسو ته افدغرا کی او سرندر شي دا د الله د قانون دي دشمنانو ته سوي ها بل زما انده کې تاسو د قانون تابعداري کوم خدای دې غار کړ ځان لري جهاد تباہ او برباد پوه شو کنه دا کم ځای ته رسیدي نو دې ته قر... فتاوی قرآنی وای دا دیار لس فتوی وي تاسو کته کنه او دې کې به تفصيلات کو ان شاء الله چې کله درس وایو په دې کې کفر اکبر هم شته په دې کې کفر اصغر هم شته غټ کفر هم شته وړو کې کفر هم شته وړو کې کفر معنی چې لوی ګناګار شو پوه شوې خو کافر نه دی هغه په کې بیا راځي خو هغه چون کې دلته کې صرف اصول وایي چې تاسو ته غزایونه صرف خیم بیا به ان شاء الله په خپل ځای باندې تفصیل کوم خدی بل دا وای چې بلا دغه وګورئ دا خو فتوی شي دا غینه پس وګورئ تاسو د قران د الله د قانون نه بغیر بل قانون سبب د ذلت او د رسوایی دی سبب د ذلت او د رسوایی دی سورته مجادله التسرا دی ان الذين يقيننا کسان يحادون الله ورسوله يحادون الله سمانا بکو معنا ودا کو يحادون الله چې جګړه کوي په قانون کې د الله سره او رسوله د رسول د الله سره حد خو پی جنې حد قانون ته وي ښا یو محادوي قانوني جګړه ته یو قانون د بل قانون خو شو کنه ستا یو قانون چې د ما بل قانون شو امام بیزاوی رحمه الله معنی کوي یدعون حدودا غیر حدود الله ورسوله صلی الله علیه وسلم هغه خلق چې قوانین جوړي د الله د قوانینو خلاف قوانین جوړي د رسول الله د قوانینو خلاف دغه کسان چې دي اولایک دا کسان فل اذلین دا و پلان د خلقو کې وی په ذلیل خلقو کې بيدا دا خلق ډېر ذلیل ښه چې د الله د قانون سره د مقابله شروع کړي دا بل راشه سورت مؤمنون اتلسم سپارہ کې ښا سورت مؤمنون اتلسم سپارہ 71 نمبر آیات ته یو او یایم آیات وګورئ تاسو دې کې اوس په بل انداز باندې رد کړي هغه کفر چې په دې نظامونو کې راغلي هغه په دې شکل باندې چې دوی وایي چې لکه قرآن د قرآن یو دفعه دابم قانون شي خو کو عوامي نمائندګانې پاس کی دا غوی د خواهشاتو مطابق شي نو بیا به دا قانون ګرځي نو په دې باندې الله رد کوي چې نه ولو اتبع الحق کچرته تابع شي حق اهواهم د خواهشات له دې خلکو نو لفسدت السماوات والارض خمخا وران بشي اسمانونه او زمکا دا به اسمانونه او ځمکه تبا کوي که د الله حق د خلکو د خواهش تابع چې څنګه ترمیم پکې کوي څنګه تغییر پکې کوي که قانون کوي او کني قانون کوي دا څنګه خبره ده دا خو د تباہی د اسمان او د ځمکې دای دم کی ورکړه ښا بل د دې نقصان وګورئ حاکم دی غیر ما انزل الله تا طاغوت وي وخت تاسو آیات راځته وکنه امر ته ویلو سورته نساء شپږم آیات یادوم دی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت چې د الله په قانون فیصله نه کوي نو هغه ته الله سو وی طاغوت ورته وی چې دا طاغوت ته دغه رنګي کم مال چې د الله د قانون نه بغیر په خلاف لار ته وګټي کچرو ته لاړ چا سره لانجه جوړه کړه معاملې دلته جوړه کړه څه شی د خلاف تراوړ چې هغه سره په کې لاس ته راوړل هغه ته صحت وای صحت وای هغه سروپ ناروا وته خلک پښتو کې وای بیخي ناروا ده کنه پوه شئ مکمل ناروا حرام مال سورته مائده دو سال وختم آیات ښا سماعون للكذب اوریدون کې دی ډیر اوریدون کې دروغ دي اقالون خډیر خړون کې دي لسحت د حرام مال دا ډیر زیات خوړونکي د حرام مال دي اکال ورته وي اکلون نه وي ښا اکالون ډیر زیات خوړونکي د حرام مال دي نو په دې طریقه چې کم مال ګټل کیږي دا کم مال دی دا تفسیر کې راځي هو المال الذي يؤخذ رشوه في الحكم چې پر رشوت کې واخلي او فیصله په بدل کړي دا سره دا مال حرام مال دی او دا سحت چې کوم دی ویل کیږي صرف ناروا دی ها بل هغه مال دی چې په قوت د ظالمانو بادشاهانو چې د الله د قانون خلاف فیصله کوي دا غي په ذریعہ سره تواخلي اغه تسوي اغه تویل کیږي اغه مال اغستل بل باطل په باطل طریقه نو ګورا قانون باطل دی کنه نو باطل ورته دی دا کې ځکه وایي لکه سورت بقره کی 188 نمبر آیات راځي یو سل ات اتیایم آیات 188 نمبر آیات ها ولا تاكلوا تاسو مخری اموالکم مالون خپل یعنی مالون یو بل بینکم پخپل میانس کې بل باطل په باطله طریقه باطله طریقه صدا د الله د قانون نه خلاف په بل لار باندې شروع خلق ته کند کني او زمکه ترانی سي غر ترانی سي ونی ترانی سي نو دا باطله طریقه ده ها صحیح شو 188 سورته کهف کې بس اخیری دغه اوس دادی چې شرک فی العبادت د الله سره په عبادت کې څوک شریکول او شرک فی الحکم د الله سره په قانون کې شریکول څوک دا یو شی دی دا څه شی دی دا یو شی دی سورته کهف کې وګورئ پنځلسمه سپاره کې اول وګورئ 26 نمبر آیات پګیشتم آیات ها بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما له من دون من ولی ورپسې سوی ولا یشرک فی حکمه احد الله تعالی سره نه شریکه ها د الله سره نه شریکه فی حکمه په حکم په قانون دا غته دا شرک فی الحکم شخه وګوره ولا یشرک فی حکمه احد په قانون کې د الله سره څوک شریکول شرک دی ورخه شرک دی ام دک شانت چې تلار چې سورته کهف اخیری آیات راواړې شپارت مې سپاره کې نو آلت بسنګي یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی نو لا یشرک فی حکمه ولا یشرک بعبادت ربی دوړ یو شانتی دی ښا یو شانتی دی چې الله تعالی سره په عبادت کې څوک شریکي او کله الله سره په حکم کې څوک شریکي صحیح ده به هر حال دا غ اصول کې ما تاسو ته وی دا موضوع ما دلته لیکل دا خو هغه ډیره مفصل ده دا مې ته دا هغه خلاصه پیش کړه چې خلاصې په دې شکل ده نه ها خلاصې په دې شکل ده چې دغه چې کوم دنه دغه دیار لس فتاوی قرآنیه دي او ورسره دا نور مسله ده خو په اصول کې دومره زده کوي چې دغه دي او بیا دا په دې نظام باندې څنګه فټ کیږي هغه بیا ان شاء الله تعالی غ نظام به تاسو کله او پیژنئ چې کله درس ان شاء الله تعالی وایو ها دا د شرک په تصرف هغه دویم جانب شرک په تصرف یو جانب کوسو په نظام تکوینی کې وکنه او د شرک په تصرف دویم جانب سو په نظام تشریعی کې خو په قانون د الله قانون دی د الله نه بغیر د بل چا قانون د سره قانون نه دی خو شو کنه دا په هر شکل کې دا باندې فتوا ولګي اوس دریم قسم د شرک فی الدعاء څه شی دی شرک فی الدعاء دریم قسم شرک فی الدعاء دی شرک فی الدعاء څه ویل کیږي دا د اعتقادي شرک د اقسامونه دي نو یو په دې کې بسو مباحث مون کو یو مباحث پي تعریف ته شرک فی الدعاء دویم به هغه الفاظ وی چې هغه په قران کریم کې په معنی د دعا سره راغلي دي دریم به قران کریم اثبات د توحید په دعا کې تر څنګه دی ور سره اقوال د سلفو دي که بعض شبهه را خپل غو د فکو نو اولنې خبره چې شرک په دعا څه ویل کیږي نو اول خبره یاد کړئ چې کارونه دوه قسمه دي دوه قسمه دي خود د ارچا قدرت د بندم یو قدرت شته او د الله قدرت قدرت دی د بنده قدرت چې دی هغه ما تحت الاسباب دی څه شی دی او د الله قدرت ما فوق الاسباب دی د الله قدرت د اسبابو نه پورته دی الله جل جلاله ته توا یا الله باران وکا دا ما فوق الاسباب کار ضرور دا اسباب نه مونږ پیدا کولی شو که اسباب که په اسباب را وری که بلا اسباب را وری خدا اسباب مغه پیدا کوي دا زمونږ د وسه خبره صحیح شو یو سړی بیمار دی ته دعا کې چې الله تی جوړ دا خو بنوي کنه خو شوي چې پلان یې تی جوړ دا د الله کار دی دغه ما فوق الاسباب کار ما تحت الاسباب کار دا دی چې وزرل ته وایم چې عمر ګری ورشه کنه دی بار وټن نه خو چیر او صحیح شو دا د پوس کې دي کنه دی کړي یو زر روپۍ خوراک دا پوس کې دا ما فوق ما تحت الاسباب دي ما تحت الاسباب دعا د الله نه بغیر د بل چا نه کول شي خو ما فوق الاسباب دعا بغیر د الله نه د بل چا نه نشي کول ما فوق الاسباب د دعا چې کومه دا کدا د الله نه بغیر او غختل کنه ما فوق الاسباب یو شی غختل د الله نه بغیر د بل چا نه دا کفر دی دا شرک دی دا ناروا دغه ته ویل کیږي شرک په دعا په پښتو کې تاسو په معنا خو پوه شئ کنه مطلب یې پوه شئ دې ته ویل کیږي اوس قران کریم کې هغه الفاظ چې هغه استعمال شوی دي په معنا د دعا کې په قران کې هغه کم کم دی یو خو لفظ د دعا دی یو لفظ د څه دی د دعا دی لفظ د دعا په قران کې راغلی دی د فمانه د دعا سر راځي خو په مختلفو معنو سر راځي او دعا نه ده کله دعا ما فوق الاسباب سر راشي کله دعا ما تحت الاسباب سر راشي کله په معنی د صرف ندا او د اواز سره راځي صرف اواز کول چاته چې دی خو راشه نو عرب وای کنه فلان یدعو فلانه دی غواړي دا مطلب نه دی چې انسان دعا غواړي دا مطلب دی چې تراشه هغه غواړي هغه سره کار لکه سورت بقره کې 171 نمبر آیات کې په معنا د صرف اواز سره راغلي دی ښا الته به معنا د دینه کې پوه شوې چې ګنې زناور نه کدو اگان غواړي مثل الذين كفروا مثال دا کسانو چې کافران دي کما مثل الذي ينعقو ها مثل الذين كفروا دلته یو تقدیر بیا براش ان شاء الله مثل داعي الذين كفروا مثال دو هغه دعوت ورکون کی هغه خلق ته چې کافران دي کم خلق چې کافر دي کنه ختم الله ولا قلوبهم ته پرلې مهر لګیدلې او هغه ته څوک دعوت ورکي کما مثل الذي په مثال دا غ سړی دی ينعقو خو بریلیانو دغه پنجاب کې کوم بریلیان هغه بردی آیات نه استدلال کو وی دا الله نه غیر د بل چا نه مدد غوښته شي څه دلیل دی وی وګوره ابراهیم علی السلام تعالی وی ثم دعوهن پوش هغه مرغی ته ټوکړي ټوکړي کا بیا ته نه بیا ته مدد وغواړه مدد ته نه غوښته هر چې وته وی راشي ثم دعوهن معنا دا و چې راشي نو چا ته چې واشه راشي ناراضي باندې پوه شوې نو مدد ته نو غوښته را غوښته وي چې راشي تاسو یا تینه کا سعیا نو راضی به تاسو په منډه بل معنا کړه دعا په معنا د ترغیب سره راضی د ترغیب سره لکه سورته یونس 25 آیات کې چې راځي نو البته دا معنا کوي سورت یونس یو لسمه سپاره کې 25 نمبر آیات کې براشي التبراشی والله یدعو والله يدعو الى دار السلام والله يدعو الى دار السلام الله ترغیب ورکي کور د سلامتیا یعنی جنت تعال د معنا د سره دی ترغیب سره ښه ارزه بخپل معنا کې دانه چې یو معنا شروع کړي بیا ارزه کې شروع ښه خجی اوس دا یو لفظ د دعا شو زکریا علیہ السلام دعا وکړه هنالک دعا زکریا ربا زکریا علیہ السلام دعا وکړه دا د انبیاء علیہ السلام دعاګانې قران نه نقل کړې دي دغه رنګ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الله نه مدد غواړي بل چانه نه غواړي وقال ربكم ادعوني استجب لكم رب تاسو وای ما نه غواړي زبې در کوما دا دا ټول سړي ماضي مضارع امر درې واړه شته دغه رنګ بل کله بل لفظ د ندام په قران کې دعا د پار راځي لفظ د سچي د ندام لکه سوره انبیاء ولسمه سپاره 78 نمبر آیات سوره انبیاء ولسمه سپاره 80 آیات ښا وی په معنا د دعا سره د مدد غوښتو سره خو ها انبیاء 78 ها الترازی وذنون او هغه د مئی والا مئی والا سوچو یونس علی السلام ها اذ ذهب مغاضبا چکل اوتو مغاضبا پداسه حال کې چې غوسه او قوم ته فظن نو ګمان وکړو الله نقدر علیه چې مونږ به تنګی رانه ولو په د باندې تاسو نه چې معنا وکړي چې الله نقدر علیه چې مونږ به په د باندې قدرت نه لرو دا معنا ونه کوي ګوره دا خطرناک معنا ده دا د یونس علی السلام پیغمبر دی آیات غلط ته څنګه ده ها ها چیاسي چې ختم شي 87 شروع کیږي دا موږ نه دا خطا شو 78 نه 87 87 از عموم متوزنونه ها وذنوني او هغه د مئی والا مئی والا سوکو یونس علیہ السلام اذ ذهب مغاضبا کله چې وته په داسې حال کې چې غوسه او قوم ته خپل قوم ته غوسه او ایمان نه راوړي فظنن ګمان وکړو الله نقدر علیه چې هرګز به تنګی رانه ولې مونږ په د باندې معنی به دا کوي ګوردا نه چې لن نقدر علیه مونږ په د قدرت نه لرو بیا پیغمبر دې پیغمبر دا دا دا عقیده خو چې ما او تا ولرو کافر کیږو په لوي پیغمبر پیغمبر به دا عقیده لري الله نقدر علیه چې مونږ به هرګز تنګی رانه ولې په د باندې د کوی چې زبس ما ته الله سبحانه وای فنا دا نو ابس سی ورته وي سی ورته دا وي چې هغه نور بل ځای کې بیا واقع راځي چلته خلکو ته وي چې ګور بیړې ډوبېږي دنګ پوښوي سمندر ته ټوک کوم یو خور چې مې تیر کړو نو فنادا فی الظلمات دلته دعا ده خنا دا ندا مې رپی ازول اصل کې فنادا نو आवाज یو کړو یعنی مدد یو غوښته فی الظلمات پاغه تور تیرو کې تورې تیارې وې، د مي د خېټې تیاره وه، ورپسې د اوبو تیاره وه، ورپسې د شپې تیاره وه، دا اواز یې وکړو، څه اواز یې وکړو، وې الله اله الا انت لا اله، اوس دې کې بل اله معنا څه کوي، لا اله نشته مددگار، مالا ته وې ګور یو نه چې بس ارزه کې تا د اله معنا یو راغستی معبود، دا پاردا کې بدلیږي را بدلیږي، لا اله نشته د مددگار الا انت مگر ته یا الله سبحانك یا الله ته پاکي د شریک نه په مدد کې او انی كنت من الظالمین یقینا زیم من الظالمین پیغمبر دی پیغمبر ته ظالم نشي ویل یقینا زیم د خپل حصے کمون کنا یا الله ما خپل برخه په خپل کما کړی دا چې ما دا کار وکړو ته بی اجازه تر روان شوم کنه خو چې ترک اولا کار کړو نو هغه دغه فیا زوم من الظالمین د اتحادی خطا کارونه معنی اتحادی ظلم اتحادی خطا تم وای معنی اتحادی خطا یو سوزه خطا شوم یا الله تشوا دای دا دویم لفظ شو د ندا سورت یوسف 18 کې بیا راشي والله المستعان الله نه مدد غوښتل کیږي د بلچانا نه صحیح شو دا لفظ د استغاثی بم راځي څه شي استغاثه طلب د غوث او د مدد کول غوث څوک ته الله تعالی صحیح شو سورت انفال کې براشي سورت انفال کې نه هم آیات کې نه هم سپاره کې په نه هم آیات کې سورت انفال کې ها هلته د پیغمبرانو د نبی علیہ السلام استغاثه بیان راځي اذ تستغیثون از تستغیثون پاغه وخت کې تاسو طلب د مدد کولو ربکم درب تاسو نه نو فاستجاب لكم پوښوي نو الله تاسو جواب درته درکو یعنی مدد تاسو وکړو په بدر کې نبی علیہ السلام دعا کوله کنه اللهم یا غیاث المستغیثین اغثنا دا نبی علیہ السلام دعا و نو اغي بارکه استستغیثون ربکم دغه رنگي کله بل لفظ د سوال راځي د څه شي د سوال سورته رحمان کې وښتمه سپاره کې یو کم دیر شمایات کې بال تراشی چې سوالم فقط د الله نه کیږي په معنا د دغه مدد سره ها په معنا د کم مدد سره فوق الاسباب سره چې مدد فوق الاسباب غواړي صحیح شو سورۃ الرحمن وشتمه سپاره 29 نمبر آیات یسالوه من فی السماوات والارض ها دا هغه نه مدد غواړي هغه څوک چې په اسمانونو کې دی هغه څوک چې په ځمکه کې دی دا سوال شو او کله به دعا راځي د دو... کله به لفظ د قول راشي لفظ د قول خو په معنا د دعا سره وي په معنا د سره وي د دعا سره وي لکه سوره آل عمران څلورم سپاره کې 147 نمبر آیات یوصل وصل وختم آیات ها یوصل وصل وختم آیات الترازی وما کان قولهم نو وینا د دوی یعنی نو دعا د دوی په خوانو مجاهدینو چې پیغمبرانو سره وکم مجاهدینو هغه مجاهدینو بسنګ دعا کوله څنګه وظیفه به کوله دا وظیفه به کوله الا ان مگر دا دعا وقالو چې دا دعا به کوله دا دا دعا به کوله ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے رب زمونږه مونږ ته ګناونه وبخي و اسرافنا او زمونږه تیروتنه فی امرنا پکار زمونږه کې کم زیاتې هم کړې دي وثبت اقدامنا زمون قدمونه مضبوط کی وانصرنا مدد کی زمونږه علی القوم الکافرین په قوم کافر باندې بهر حال مقصد می داو چې داسې الفاظ چې قران کریم ذکر کړی دي د دعا د پاره نو هغه الفاظ تاسو پیژندل کنه لفظ د دعا لفظ د سوال لفظ د استعانت لفظ د استغاثه لفظ د ندا دا چې په دې معنی کې کم الفاظ راځي او په هغه باندې د الله نه مدد غواړي نو یک یو د الله نه به غواړي د بل چا نه به نه غواړي بیا په هغه کې مختلف ترغیبات هغه ذکر شوی دي هغه ان شاء الله تعالی لفظ د دعا په کوم ځای کې د پیغمبرانو په باب کې راتلو تاسو چې قران وایي کوم ځای د صلحاو په باب کې راتلو تاسو ته پته ولګي چې دا د یو الله نه د دعا غوښتلو په معنی سر راځي ښا هغه براشي او پاره کې بدان ته مستقل صورتونه راشي چې موږ به داغه دعوه دغه ګرځو چې دعوه دې صورت دا توحید په دعا خه اوس بل جانب ته بل جانب ته د شرک په دعا څه شه ده اوس بل جانب شرک په دعا قران په کوم انداز رد کړی شرک په دعا په کوم انداز رد کړی نو هغه قران کریم رد رد کړی دی پاغي باندې فتوی لګولې دي فتوی لګولې دي چې د الله نه ما سیوا د بل چا نسوک ما فوق الاسباب مدد غواړي نو دې سړي باندې یو لس فتوی قران لګولې دي ښا اوله فتوا سورت انعام 71 نمبر آیات سورت انعام یو او یایم آیات قل ورته وای انا دعو من دون الله آیا مون مدد غواړو د چانا د الله نه غیر د بل چانا ما د هغه چانا لا ينفعنا چې هغه مونږ ته ګټه نشي راکولې ولا يضرنا او نه مونږ ته ضرر راکولې شي نو ونرد علی اعقابنا دا دی ونرد مونږ به واپس کړی شو مرتد بکړی شو علی اعقابنا په پوند خپل باندې پوند خو پیژنې کنه ان دې په ځای راتاو شي خوښ بعد اذ هدان الله پس داغینه چې مونږ ته الله هدایت کړی دی دا خو مونږ مرتد شو کړه الله نه بغیر مونږ د بلچانه مدد وغوښته دا مونږ نه غواړو دا یو پاتو دویمه فتوا د کفر ده چې څوک د الله نه غیر ما فوق الاسباب مدد غواړي کافر سبي کافر سوره مؤمنون اتلسم سپارا بیخی اخیری آیات ها یوصل ولسم می ومن يدعو مع الله هغه څوک چې را اوغواړي مدد غواړي د الله سره الہن آخر د بل مددگار نه ها لا برهان له چې نه دلیل د سره به په دغه په دغه خپل دغه باندې خبر و من يدعو مع الله هغه څوک چې مدد غواړي غیر د الله د الله سره الهن آخر د بل مددگار نه لا برهان له چې نوی دلیل د سره به په دې خبره باندې نو فانما حسابه عند ربي یقینا حساب د رب سره دی رب او تر په دې ګوري چې ورګه تا دا کار ولیکړو ولی انه لا یفلح الکافرون یقینا ناکامیابیږي کافران فاتحه کې څو لګولا چې کافر شو ګره کافر بشي کړه الله نه غیر دی ما فوق الاسباب د بل چا نه سو غوښتو مدد غوښتو کافر کیږي په بل دا کې وته وای وای مشرک کیږي په سورته فاتر سورته فاتر په 22مه سپاره کې ده 22 نمبر کې پاره ان تدعوهم کتا سر دوینه مدد غواړي لا يسمعوا دعاءکم نو غوي تاسو هغه دعا نه اوري ولو سمعوا کبل فرض واوري نو مستجابوا لكم تاسو د پاره قبل ولې نشي مدد دې نشي کولای دا غریب څه قدرت دی و یوم القیامت او په ورځ د قیامت باندې یکفرون دا خلک به انکار کوي بشرککم د شرک تاسو نه دلته کې دعا تاسو ویلو ما فوق الاسباب دعا ته شرک ویل چې دا د شرک کړو ورځ د قیامت پر تاغه وي چې مان لیکل غوښتل پوه شي زنیمه خبر پوه شي انکار بکې ولې دې شریکول مله سره سلورم نمبر فتوا دا د ظلم چې دا سړی ظالم دی چې د الله نه بغیر د بل چانه مدد غواړي سورته یونس یو لسمه سي پارا کې راځي ولا تدع من دون الله مدد مغواړه غیر د الله نه ما د هغه چانه لا ينفعك چې تا ته ګټه نه درکې ولا يضرك او نه تا ته ضرر درکول شي حق دی کوم او غوښتو د بل چانه مدد نو بیا به څنګه چلی وای فان فعلتا کدا کار دی وکو فانک اذا من الظالمین نو یقینا ته په دغه وخت کې د ظالمانو نه پیغمبر تعالی وی پیغمبر کله غواړي خو لیکن ما او تا ته تعلیما للامت ته کنه ما او تا ته خیت ګردا کار ک پیغمبر کړو نو ستا بیا کی حیثیت ته صحیح شو بل وته وای چې دا ګوره لوی گمراهی د سورته حج ولسمه سپاره کې سورته حج دولسم آیات کې الته کې فتوا لګی وای دا سړی لوی گمراه دی لوی گمراه ښا ها آیات نمبر دے دولسم حج کې دولسم آیات دی څنګه دی یدعو من دون الله مدد غواړي غیر د الله نه ما د هغه چانه لا یضره چې د تداوان نه چی رسوله یدعو من دون الله مدد غواړي غیر د الله نه ما د هغه چانه لا یضره چې ته zarar نشي رسوله و ما لا ينفعه او نو ورته ګټه رسول شي نو ذالک دا مدد غختل د غیر الله نه هو الضلال البعید دا څه شه دی دا ډیر لری گمراهی د حق نه پوه شو ادل خان نه ښا پوه شو نو داسه دی د دومره لوی گمراه شو دا لری گمراهی شو شپږمه فتوا لګی شپږم دا وایي چې دا کار منع دی بس دا مغواړي هغه تیر چې په صورت یونس کې دا مخ کې تیر شو ولا تدعو مغواړه مدد مغواړه من دون الله د غیر د الله نه د الله نه غیر د بل چا نه مغواړه دا رنګ صورت شعرا کې براشي فلا تدعو مع الله د الله سره بغیر اله مرا مدد کوا الہنا اخر بل څوک مددگار بل څوک بل چا ته مددگار موایا بل چا نه مغواړه مؤمن خاص سورته مؤمن چوتې سورته مؤمن دا وبا سورته غافر هم ته وای سورته مؤمن هم ته ا سلی رشتما سپاره ده وقال ربكم وای رب تاسو ادعوني ما د مدد غواړی استجب لكم زبې درته پورا کوم ان الذين يستكبرون يقينا کسان چې ځان لوی غني ان عبادتي مفسرین معنی کوي عن دعائي زما د مدد غختونه عبادت معنی ده کې دعا ده سيدخلون جهنم داخرين نو ضرورت داخل بچ جهنم ته داخرين په داسې حال کې چې ذلیل وي دای بل فتوا ها عمر دا اتمه فتوا دا ده چې وای دا سبب د عذاب دی دا کار چې څوک عذاب به راځي نو په دنیا کې راځي په آخرت کې خو خامخا راځي سده اغا سورت شعرا سورت شعرا نون لسم سپارا کې دی 213 نمبر آیات ښا 200 او 14 لسم آیات اې کې وای فلا تدع مع الله مرا مدد کا ود الله سره الہن آخر بل مددگار فتكون من المعذبين نشيبت د عذاب ورکړو شونا عذاب بدر باندې راشي نه هم فتوی چې دا د حد نه تیر وینا د حد نه وتلی هو شو کنه متجاوز د د حد نه وتلی وینا هغه سورته کهف کې لګي سورته کهف 15 سپاره کې دی قالوا ربنا رب السماوات والارض 14 نمبر آیات ته سوار لسم فقالوا نوید اصحاب کهف صحیح شو ربطنا علی قلوبهم الله وای مونږه ربط راوست کلکوال راوست په زړونو دوی باندې اذ قامو چې کله دوی ودرېدل د بادشاه په مخ کې نو سی ویل دا اصحاب کهف ودرېدل بادشاه ناشته فقالو دوی وی ربنا رب السماوات والارض هغه ورته ویل که تاسو رب څوک ته تاسو کیسه سره بدله غوډي شروع کړی دا دوی وی رب زمونږ رب د اسمانونو د زمکو دی هغه ورته وی ښا هغه خوم دی بل چانه مدد نه غواړي دی وته وی لن ندعو من دونه الها هرگز مون مدد نه غواړو د بل مددگار نه غیر د الله نه هغه ورته وی کوم او غوښتس چل به وشي دی ورته وی لقد قلنا اذا شتتا یقینا مون به وایو په دغه وخت کې وینا د حد نه وتلی دا خبره به د حد نه تیر خبره وی دا به ډیر ناروا خبره وی ادنه تیر خبره دا معنا چې ډیره ناروا خبره وي چې مونږ د الله نه غیر د بل چا نه مدد غواړو دا کیسه وکړه بل بل ته قران کریم دا خی چې ګوره د الله نه بغیر ته د بل چا نه مدد غواړي نو دا غي سو وجه نشته هغه سکول نشي نو ته بسنګ دا غ مدد دا غ مدد غواړي دا بل ته خی سورته اعراف تاسو راو باسي اتمه سپاره کې نهمه سپاره کې دوره واسه نهمه سپاره کې 197 نمبر آیات یو سل و نوی آیات دا درته هي چې ګوره د بل چانه تمه مدد څنګه غواړي غستا مدد کولی شي نشي کولی والذین تدعون آکسان چې تاسو ته مدد غواړي من دونه غیر د الله نه لا یستطيعون نصرکم اغه طاقت نه لري تاسو د مدد ولا انفسهم ينصرون او نه د خپل ځان مدد کول شي خیال مو دی نه څنګه ته مدد غواړي سم بي فائدې کار شروع کړی دی و ان تدعوهم ورپسې وای ک تاسو ته مدد غواړي ک تاسو را غواړي ال الهدى څخه خیر د پاره نو لا يسمعوا دعاءکم تاسو هغه आवाज هم ناوري دا مو پسې وای دغه شانتي دا بیا ډیرو ځایونو کې راځي چې فلا یملکون کشف الضر تکلیف تنه نشي لري کول دا نشي کول دا نشي کول خو هغه اخیری دغه چې کې صورت سبا کې دویشتم آیات الته سلور نقطې ذکر کړي چې یو کاروم نشي کوله سلور صورت سبا دویشتم سپاره کې دویشتم آیات الته کې مکمل د توي چې ګوره څوک چې رچانه مدد غواړي په سلورو کې خو یوي کنه سلورو کې خو یوه یوه نشي کولی یوه ته ته ګوره قل دع الذین ورته وایه مدد غواړی د آ کسان نه زعمتم چې تاسو عقیده لرئ ګمان کوئ من دون الله غیر د الله نه زه وغواړی ته ته په عقیده لرئ وی غواړی ته خا ولی هغه اس نشي کولی لا یملکون مثقال ذره هغه اختیار نه لري واک نه لري د وزن د یو ذره په کم ځای کې په سماوات په اسمانونو کې ها په اسمان کې بنه لري مال لري په ځمه کې وکي وی ولا فی الارض او نه په ځمه کې خزه ټیک ته واک خو به نه کامل اختیار به نه صدا سی شراکت خو به کنه سب برخه خو به پکې الله وی وما لهم فیهما من شرک نشته دوی لره فیهما په دې ځمکه او اسمان کې من شرک کما برخه خدای نشته دی الله سره به داسې مدد کوي تعاون به سره کوي کنه نو الله وای و ما له منهم من ظهیر او نشته دی الله لره د دوی نه من ظهیر څوک معاون الله وای ما معاون تم ضرورت نشته خدام نشي کوله نو چاوي چې زه خیر دی د غبر الو کی سفارش خو براله وکي کنه خوش څنګه سفارش د زور سفارش د زور سفارش پیژنې هغه براشي شفاعت قهري چې کله راشي ان شاء الله پاغي باندې بیا بحث کو درس کې ان شاء الله چې راشي شفاعت قهري سفارش د زور سفارش د زور سفارش دانی چې سفارش شنو زور څنګه شو سفارش زور نه کو پښتانه وای بازي مینت د زور بتري بازي مینت سي د زور بتري یو سړی بترا چې نه دا کارو کوم مړه مړه وی مړه وی کنه اخیری ته مجبور کی الله سره دا سفارش نه کیږي الله سره دا سفارش نه کیږي په دنیا کې کیږي چې سړی د چانه مجبور شي خو الله د چانه مجبور کیږي نه نور پسې ته وی چې مال به دا د زور سفارش وکړي الله ته بدور مينتو کې چې الله و مجبور کینو الله وی ولا تنفع الشفاعه عنده او ګټه نه ورکي شفاعت عنده په دربار د الله کې الا لمن مگر هغه چا د پاره اذن له چې الله ورته مخکې نه اجازه وکي ال تشفاعتم د الله په اجازه لري دا نه چې کوم دیو مینت کوي کوي الله وت مجبور شي چې زنو تا ویګنه مان ما او شي داسې بني ښا نو دا سلور کارونو کې یو نشي کولی نو د د خپل واک شته نه شراکت شته نو نه تعاون ورکول شي نه څه تعاون ماونه شته نه چې کوم د سفارش بغیر دا الله د اجازه نه چلیږي نو له الله ته رجوع نه کوي پوه شئ دا دا یو لسمه پس یو لسمه خبره چې دا هغه زجرونه دي ښا زجر سمانه را شکانل خبر ورته دي تاسو په پښتو کې شکانل زموږ په پښتو کې راټل زورل پوه شئ کنه دا زورنا او شکنل دا کوي چې کم خلق د الله نه بغیر د بل چا نه سغواړي ما فوق الاسباب مدد غواړي هغه شکنی ښا لکه سورت یونس یو لسم سپاره کې ده کنه بار بار مراوړ دویشتم او درویشتم آیات تاسو ګورئ هغه کې الله تعالی را مشرکان شکنی ښا شکنل په دې شکل وګورئ ښا هغه براشي هغه خو بیا خپل ځایونو کې دا عنوانات پرازی ازجر و غیره دا ټول برازی دغه دی اوس د شکنلو طریقه او پیژنې قران کې بشکنل تاسو څنګه معلومه چې دا زجر دی هغه براشي خو بیا اوس هم د ټیم د کچو ځکه ضرورت دی د شکنلو طریقه به داوی چې الله تعالی با د کفارو مشرکانو بد اخلاق بد اقوال بد اعمال پوښ کنه دا به ذکر کوي چې دا کوي دا کوي دا کوي دا شکانه نه ها پوښې او پاغي ځکه مو تخپل احسانات هم کله کله ذکر کوي چې ګوره ما در باندې داسې وکړ نو تا داسې وکړ ما داسې وکړ نو تا داسې وکړ دي ته زجر وای دي ته سوي دي ته زجر وای قران کې ښا او دا په پښتو کې خلک کوي کنه کله سړی ته وای مړه مال سره دا کار وکړو تا دا غي په بدل کې دا وکړو دا بیړی روانه شي بریح طیبه پاغه هوا نرمه سره طیبه خوګاوا مطلب نرمه هوا ښا دلته کې به دا نرمه هوا شروع شي په خوا با بادبانی کشته یې غو هوا چلی دي نو چې هغه به چلی دي نو جاءتها ناسا فی راشی او فرحو بها ادای په دې هوا خوشاله شي او داسې تکبر کوي څنګه زموږ کشته روانه مالو امریکای ته بل ځای ته نو جاءت حریف عاصف راشی هغه تاغه سخت تیز هوا عاصف معنی ماتون کې شلون کې هوا په سمندر کې چپی شروع شي چې چپی شروع شي وجاءهم الموج راشد ته چپی من کل مکان د هر طرف نه دا چپی را روان شي بیړی طرف ته چر روان شي وظنوا او دای دا یقینو کی ګمانو کی انهم احیط بهم چې دوی خوراګیر شو او هو دا خو راګیر شو ډوبیږو نو چې ډوبېدو وخت راشي نو دعو الله بیا را بلی الله تعالی مخلصینا په داسې حال کې چې خالص کوونکی له هغه الله تعالی ته الدین د دعا دین په لس مانو سره راضی په قران کې دلته کې معنی څه ده د دعا ده خالص الله ته دعا کوي بیا کې بل څوک بل څوک نه مدد کوي بس بیا وایي یا الله یو ته اکرم اکرم رضی الله تعالی عنہ چې کله مکه فتح شو تختیدو ایمان نو راوړل لا کنه د ابو جهل زو وی چې زه خو سم د مکی اوته چې اوته لاړ روان شو په بیړۍ کې سور شو چې په بیړۍ کې سور شو د میانس ته چې شو دغه شان حالت راغی چې حالت راغی ټول مشرکان نه مشرکان او هغه دغه چې کوم چلون کې چې هم الله امالګي هغه غاګو کو چاله کا دعا کوي دعا کوي فاخری چا پیتی دي شو وی خا چا وی لات او چا منات او چا عزا وی لات منات عزا پرېګ دی هغه مشرک ملاح وته وی یو الله ته دعا کوي دی وخت بل څه نه چلیږي اکرامه رضی الله عنه سوچ کړو خلک را تختیدل له دین اوس یو الله ته دلته دعا کوم واپس له نظر پوه شئ کیشته نه لاړ شو بیا واپس راغی پوه شئ نبی اسلام ته چې ما اسلام قبول کړ دعو الله په دغه ځای کې بیا سي دعو الله ربلی الله تعالی مدد غواړي د الله نه مخلصین له الدين په داسې حال کې چې خالص کوون کی د دعا بس وی یا الله یو ته مدد وکي لا ان انجیتنا الله وی سوی وی دا خبره کوي لا ان انجیتنا کتا مونږ ته نجات راکو من هذه د دی د دې غر کېدو نه لنکونن من الشاکرین نو خامخا یو به مونږ ستاره شکر کوونکو نه شکر کوونکو دا د خالص تانه به دعاګانې کو بل چانه نه کو بیا فلما انجاهم نو الله وی کله چې الله ور نجات ورکړي دوی ته اذا هم نو ناسا په دغه خلق یبغون فی الارض بغاوت کوي پزماکه کې بغیر الحق برنا حق برنا حق بیا بغاوتونه شروع څه بغاوت کوي بغاوت څه دی بغاوت سورته عنکبوت راواړه وای 15 پیتم آیات شلمه سپاره کې ها عنکبوت شلمه کې دی 15 پیتم آیات 65 نمبر آیات راواړه وای الته د بغاوت کوي چې دې څه بغاوت کوي خبیا ها یوشته مرخه شلمه ختم و اذا ركبوا في الفلك کله چې دوی کینی په بیړۍ کې نو دعوا الله مخلصین له الدين ما الله را مدد کوي په داسې حال کې چې خالص کوون کې هغه ته د دعا سوي وسه څنګه لري فلما نجاهم اوس هغه بغاوت دار حال کړ چې الله یې بچ کی من البحر د سمندر نه ال البر وچته وباسي نو اذا هم یشرکون نازا په دې بیا شرک شروع کی بیا د الله سره په دعاګانو کې بل چاته आवाजونه کوي نو دغه بیا دغه کار شروع کی دا هغه بغاوت ته خالت وی یبغون نو دلته تفسیر وکړه یبغون ما تاسو وی القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن بعض د بعض تفسیر کوي الته وی بغاوت کوي دلته وی سب بغاوت کوي یشرکون شرک کوي کنه دغه بغاوت ته پوه شئ دغه د قران کریم هغه یولس فتوی تاسو وکړئ کنه شرک په دعا کې دغه فتوی را لخوا کو ظلم دی کفر دی او شرک دی او ارتداد دی او فسق دی دا ټول دا تاسو ته یادی نه ماته خپته ده خدا داس چل دی چې دا بیا چې کله درس شروع شي کنه نو تاسو په دې عنواناتو پوهیږئ چې کله وای تاسو پوهیږئ چې دا اوس موږ په دې باب کې روان یو دا مسله اوس روانه ده رد شرک په دعا دی رد شرک په عبادت دی اثبات ته رسالت ته قیامت ته jihad دی دا مسائل برته بیا معلومیږي د دې وجنه ته په اصول کې هم ګنده چې یادېږي نه چې ګندې دا کې تاسو ته یاد شي تاسو خپه نشي څلورم قسم د شرک اعتقادي شرک اعتقادي روان ده څلورم قسم د شرک اعتقادي هغه شرک په عبادت څه شی دی شرک فی العبادت د الله جل جلاله سره په عبادت کې شریکول بل څوک شریکول د دې په مقابل کې توحید فی العبادت دی یو الله عبادت کول د یو الله عبادت کول اوس توحید فی العبادت ستوي شرک فی العبادت عبادت وای ستوي عبادت په لغت کې عاجزۍ ته وایي پوه شو که نه ذلت او کمزوري کول ته وایي پوه شو په اصطلاح کې عبادت ویل کېږي انتهایی عاجزي کول الله تعالی انتهایی عاجزي کول ار چاته کې نهایت الخضوع پوه شو خا دا انتهایی عاجزي علی وفق ما کلف به په هغه طریقه باندې چې دې مکلف شوی دی مع اعتقاد الالوهیه سره د اعتقاد د الوهیت دا درې خبرې پکې چې انتهایی عاجزی چاته وکي او بیا دا عاجزی په هغه طریقو کې چې په کومه طریقه باندې مشروع ده خو شوي کپاغي طریقه دی ونکړه بیا د عبادت عبادت نه لګوره ښا خو شو ځان نه یو شی جوړ کوه چې راځي په عبادت دریم نمبر خبره دا ده چې مع اعتقاد الالوهیت چې هغه چا د پاره چې ته د عبادت کې او ته سجده کې یا ته سغوان دا چې کین پاغه کې د الوهیت صفاتونه مانی دا نه چې هغه ته الہ وایي الہ ویل نه خو یا ته د قدرت کامله مانی یا هغه ته علم غیب ثابت دی یو څه شی وته ثابت دی ته اعتقاد د اولوہیت وي سو ته وای دک ته ویل کیږي شرک فل عیب دي ته عبادت وای او چې په دې کې څوک د الله سره څوک شریکین نو هغه ته بیا سویل کیږي شرک فل عبادت دي ته بیا شرک فل عبادت وای نو یو خدا شو قران کریم په دې کې طریقه څنګه ده نو د قران کریم چې څنګه پر ټول توحید کې دا دوه طریقې دي یو طریقه د اثبات ته عبادت ته الله نه یو طریقه د نفي د عبادت ته د غیر الله نه چې غیر الله عبادت نشي کېدی غیر الله معبود نه دی او الله معبود دی د الله عبادت به کیږي صحیح شو کنه دا دوه طریقې به اوله خبره چې الله لره به عبادت کې نو هغه په صيغه د مضارع باندې په شي په صيغه د امر باندې په ترغیب سره دی ترغیب دی ورکړي چې د الله عبادت کوي کنه دغه شانتي د صالحانو نمونه به په ذکر کړي چې هغه ته به عباد ویلي قران کې عباد عباد دې طرف ته به اشاره چې هغه عبادت کوي دغه رنگ به دغه کوي چې ټول مخاطبینو ته خطاب دار چې د الله عبادت ټول مخاطبین په دې مکلف دي چې عبادت د الله وکړي دغه رنګ به دا خبره چې هر نبی خپل قوم ته رسول پر راغلو چې یوازې د الله عبادت دا عنوانه په اثبات دي ښا چې الله لره عبادت دي الله لره لکه سورۃ یونس یوصل او سلورم آیات 104 نمبر آیات وګورئ سلورم 104 ها دې کې په صيغه د مضارع باندې راځي دا صيغه د مضارع ده قل یا ایها الناس وای ورته اے خلکو ان کنتم کچری تاسو په شک من دینی په شک کې زما د دین تبارکه نو زما دین څه دی دا ووري فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ز عبادت نکوم د هغه معبودانو چې تاسو غیر د الله نه عبادت کوئ ولكن اعبد الله لیکن ز عبادت کوم بندگی خاص کوم الله لرا الذي غزات يتوفاكم چې هغه بتا سو وفات کوي اعبدو صيغه مضارع ده کنه کله په صيغه د امر سره حکم بکې چې عبادت د چاو کوي د یو الله عبادت د چاو کوي د یو الله لکه سورتی زمر درویشتمه سپاره کې ان انزلنا الیک الكتاب یقینا موږ نازل کړی تا ته قران بالحق د پاره د اظهار د حق نو فعبد الله امر یو کوه عبادت کو دا الله تعالی مخلصا پدا سے حال کې چې خالص کوونکې له هو غي الله تعالی ته الدین دسجی د عبادت ښا اما تاسو یې د دین معنی دی مختلف ده کې معنی څه کې مخلص له الدين په داسې حال کې چې خالص کوون کې اغل د عبادت بل څه په ور سره نه شریکې د دین معنی عبادت شو دی دا کې ښا دغه رنگي سورۃ النمل نو لسم سپاره ده نمل شلم سپاره راو باسي شلم سپاره الته لفظ د امر راځي خلفظ د امر نو لسم سپارا سورۃ النمل شلمه آیات 91 قل ورته وایا انی ام انما امرت انما امرت کنه یقینا ما ته امر کړی شوی دی ان اعبد رب هذه البلده التي ها بلده الذي حرمها ولو كل شيء ان اعبد رب انی امرت دا لفظ د امر دی کله بل لفظ صيغه د امر کله بل لفظ د امر ما ته امر کړی شوی د عبادت کولو د رب د دی خار رب د خار کم خار د مکی د خار د مکی د شار صحیح شو دا سه دا د امر راځي دریمه طریقه دا ده چې کله کله به قران کریم ترغیب ورکړي ترغیب طریقه بدای چې هغه طریقې به تا ته خی چې په هغه باندې ته د الله عبادت یوازې هغه طریقې به درته ښیي سورت بقره 168 نمبر آیات دوی مسپاره کې ها یو سل اتش پیټ یا ایها الناس ای خلق کلو خری تاسو مما د هغه سنه په الارض چې پزما کې دي حلالا طیبا حلال پاک ها واشکروا لله تاسو په ساجی کنه خولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین دا خو دې دا کې شو او بل ځای کې راځي وشکرو لله ان کنتم یاه تعبدون که چېرې تاسو یې داغه خالص داغه بندگی کوئ ورپسې راځي اخیری کې بیا راځي کنه وشکرو لله شکر ادا کوي دا الله تعالی ان کنتم که چېرې تاسو یاه خاص اغل رتعبدون بندگی کوونکې نو ګوره دلته کې ته چلو کو چې بندګي داغه بسنګ کې خوراک په حلال کې پوښښ کنه داغه به شکر ادا کی او دې سره به داغه بندگی ادا کی ها سلورم وګورئ تاسو دا برته خی چې الله تعالی معبود دی د چا د مستفین خلق د غوړه خلق او مستفین خلق چې دی هغه عباد دی غوړه خلق څه دي هغه عباد دی هغه بندگی د چا کوي د الله کوي عبادت د الله کوي د بل چا نه کوي سړیا تو ګوره قران کریم سوره مریم راو باسه او د پیغمبرانو هر یو بخپل اقرار کوي چې زه د الله باندې عبادت د الله کوم سورته مریم 14مه سپاره ده دیرشم آیات څخه دیرشم آیات مریم بیبی د عیسی علیه السلام مور الله تعالی عیسی علیه السلام بے پلار پیدا کړ مریم بیبی راغسته او را روانه چې کله کلی تر اورسه د کلی کې خلکو خو نور نور خبرې شروع کړي چې شروع په هغه ماشوم ته اشاره وکوي دې به جواب درکې دې نشم درکول هغه وی کیف نکلم من کان فی المهد صبی منګه څنګه خبرې وکړو دا چا سره چې هغه په غیګه کې ده په غیګه کې دراخست دی او غماشوم دی هغه سره موږ څنګه خبرې وکړو دلته عیسی علیه السلام شروع وکړه نو هغه بیان دی نو عیسی علیه السلام د الله تعالی غوره پیغمبر دی بے پلار پیدا کړی دی خدا الله بنده دی ګوره خدا الله عبادت کوي دا الله نه بغیر د بل چا عبادت نه کوي قال نو عیسی علیہ السلام انی عبد الله یقینا زبندا عبادت کون کې د الله يم آتانی الكتاب راکی بما ته کتاب وجعلنی او جوړی بما نبی النبی معنی به نبی جوړی دغه اعتراف عیسی علیہ الصلوۃ والسلام وکړو دغه رنګي د دینه مخکې سورته بنی اسرائیل په 15مه سپاره کې نوح علی السلام ته الله تعالی بنده وای ښا نوح علی السلام ته الله تعالی سوی بنده ورته وای ذریه من حملنا مع نوح اے اولاد د هغه چا چې مون سوار کړی هغه د نوح علی السلام سره په بیړای کې انه یقینا د نوح علی السلام کان عبدا شکورا ودا بنده زمونږه شکورن شکر کوونکې دیم بندو ګوره پیغمبر شي خو د بندګۍ نه نه خلاصېږي مقام د بندګۍ دومره اوچت دی ښه مقام د بندګۍ دومره اوچت دی عبادت د الله تعالی به کېږي که هر څوک هر مقام ته ورسېږي خو عبادت به د چا کوي د الله تعالی به کوي دا بیا ډېر راضي خو به هر حال زه به درته په یو ځای باندې چې کوم راجمع شوي نو سورت الترازی واذکر عبادنا یاد کا بندگان زمونگا ابراہیم چ ابراہیم علیہ السلام و اسحاق اسحاق علیہ السلام و یعقوب یعقوب علیہ السلام اول الایدی والابصار چې خاوندان د طاقت د لاسونو یعنی د طاقت حکومتونه و سره والابصار او خاوندان د سترګو علمونه ور سره خو خلقو هغه یم عبادو ښا بیا هم د عبادو نه وتلی نه دي نو دې کې دې طرف ته اشاره ده چې سړی هر ځای ته ورسیږي خو بندگی به چا کوي د یو الله تعالی دا یو الله تعالی پنځم عنوان د دغه وو تعمیم به اعتبار المخاطب چې ټول مخاطبین ته الله وای زما بندگی کوي زما بندگی کوي سوره بقره یوشتم آیات اول کې ټول خلکو ته خطاب کوي ښا خلک ټول په یو ځای راځي څه ورته وای یا ایها الناس اے خلکو یوشتم 21 یا ایها الناس اے خلکو اعبدوا ربکم بندگی خاص کئ رب خپل لرا ټول خلکو ته چې دا سمره تیر شي وي انسانان سمره برازي سمره اوس دي دغه شان جنات د ټول ته خطاب کوي او عبدو ربکم چې ګورې د یو رب بندگی خاص کړئ دا مکه وای چې تاسو د بل چا بندگی وکړئ د بل چا بندگی بنه کړئ شپغم د دې مسلې د اثبات د پاره به دا طریقه هم کوي چې ما ټول د سودان د دې لپاره را لیکلي پوه شئ اول کې ورته وی کنه چې د معبود ما نو الله تعالی د دغه معبودیت د اثبات لپاره صيغه د مضارع د پیغمبرانو استعمال کړ بیا امر صيغه استعمال کړي بندگی زما کوي بیا دا غینه پس چې بندگان څومره مقام ته عمر سیږي خو بندگی بل چا کوي زما کوي د بل چا به نه کوي اوس ورته وای چې ګورا پیغمبرانو ته دغه پیغمبران ټول راغلي دي مسلې د پاره هم د دې خبرې د پاره لکه سورته النحل سوار لسمه سپاره کې پیدام کو ولقد بعثنا الله ويقينا من را لګلو فی کل امه فهر دلک فهر قوم کې رسولا رسول رسولانو باندې ګلو سبه کول ان عبد الله یک یو خبره و دا خبره به کوله ان عبد الله بندگی خاص کوي الله لرا الله لرا بندگی خاص کوي یو الله بندگی کوي دا ټول رسولانو دک کمیشن ها اوملی دکنه دغه رنگي په سورته انبیاء 25 آیات کې هم بیا راشي دا غمر او باسي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ما یو رسول نه درا لګل مخکستانه مگر صرف دا خبره مرته کوله چې ورشه قوم کې اعلان وکړه چې لا اله الا انا چې نشته معبود غیر د الله نه فعبدونی نو یو دا عبادت کوي یو زما عبادت الله ایمان دې طرف ته دعوت ورکړي دا خو د ټول انبیاو په یو ځای کله په تخصیصي انداز کې خاص د انبیاء علیهم السلام د یو یو نبی هغه چې بیا تاسو ګورئ سورته اعراف لګراواله وای پاره کې بس سلسله وار راته راشي سورت عراف تم سپاره ده ښا مونږ مونته لقد ارسلنا صحیح ده کنه لقد ارسلنا یقینا مونږ را لګل نوح علی السلام الی قومه قوم خپلتان فقال یا قوم اعبدوا الله نو وی وی ای قوم زما بندگی خاص کی الله لرا مالکم نشت استاس لرا من الہ سوک معبود بر حق غیر غیر د الله نه اوملیدو دغه څه پس 65 تلاړ شي اوس د 59 نه 65 تلاړ شي نو په 65 کې وای و الی عاد اخاهم هودا عادیانو ته دا غیر ور را لګل هود علی السلام نو قال وی دی هود علی السلام یا قوم اعبدوا الله بندگی خاص کوي الله لرا مالکم من اله غیره نشته تاسو لرا معبود برحق غیر د الله نه اور پسې تریت تر تلال شي تریت تر کې وای و الی ثمودا ثمودیانو ته را لګلو اخاهم رور د دوی صالحا صالح علی السلام قال وی دی صالح علی السلام یا قوم ای قوم زما اعبد الله بندگی خاص کی الله لرا مالکم نشته تاسو لرا من الہ کم معبود برحق غیره غیر د الله نه امول دو سورۃ اعراف 85 اور پسو گورئی ها پنځاتیا و الى مدین اخاهم شعیبا مدین ته دا غیر را لګل شعیب علیہ السلام قال وی یا قوم ای قوم زما اعبد الله بندگی خاص کی الله لرا مالکم من اله غیر نشتر تاس لرا معبود برحق غیر د الله نه صحیح شو شعیب علی السلام هم دغه دعوت دا څه پسې ځای و ابراهیم ایت قال لقومه اعبدوا الله د ټولو دغه د عادت چې مطلب عبادت د یو الله جل جلاله دی او د الله جل جلاله نه ما سیوا د بل چا عبادت نشته لخوا